سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دی صورت تا صورت طلاق میں لے کے گی او په دغه نوم باندې دا صورت مشهور او معروف دی د دین علاوه دی صورت ته صورت النساء قصراهم ویل کیږي زکا یو صورت النساء وګد دی او دا مختصر سورته نساء ده په دغه وجه سورته نساء اسرا ورته ویل کیږي بیا تمام صورت مدنی ده د صورت دهر نه رسته نازل شوه ده او 96 نمبر صورت ده مکی آیتونه د صورت کې نشته ده او بیا تمام صورت محکم ده منسوخ آیتونه هم د صورت کې نشته ده د سورته طلاق مخکنی صورت سره ربط په یو سو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې ترغیب ال جهاد نو اوس دې صورت کې امور انتظامیه الله بیانې د مقصد د باره چې تاسو جهاد دې سره متاثر نشي دویم دا چې مخکنی صورت کې د بعضی ازواجو د عداوت تذکره وکړه اوس دې صورت کې مسله د طلاق بیانېږي چې کله د خزه او د خاون په درمیان کې ناچاقی دا صحت ته ورسیږي چې جوړخ ګران وي نو په وخت ضرورت طلاق ورکول جایز دي بیا داوه د صورت چې ده امور انتظامیه په دې صورت کې بیانېږي او داغه تعلق چې دی نو هغه کورنۍ سره اصل مقصد په دې کې دا چې د سره جهاد د مسلمانانو متاثر نشي زکا کورنۍ زندگی د مجاهدینو چې برابر وي ناګي بیا بردم جهاد کول شي او پریشان نه بیا خلاصه د صورت صورت کې دوه رکوګانی دي او دولس آیاتونه دي کلمات او تعداد چې دي نو 249 دي او حروف و تعداد خازن ایک ہزار ساٹھ لگی او حدائق الروح والریحان کی ایک ہزار ستر لگی بیا صورت مشتمل دے بدو بابنو اول باب آیت نمبر سات پوری دیم شپږ امور به ذکر کیږي یا پنځه امور او مسائل د عدت په پکې بیانېږي بعد الطلاق بیا دویم آیات کې دویم حکم به پای کې بم سلور امور بیانېږي چې طلاق دی ورکړ دی په زمانه د عدت کې ګوره بیبي سره زیاته ونه کې خاص کر طلاق رجعي فامسكوهن وفارقوهن واشهدوا واقيموا دا سلور امور و بیانین لمنه فدا یجعل له مخرجا او دیمه فدا ويرزقه من حيث لا يحتسب بیا ما سلم آیات کې دریم حکم به په دې کې به تقسیم کیږي د مطلقاتو بیا ورپسې شپږم آیات کې هغه آیات کې چې د لومبني باب اخیری دوا آیاتونه دي دغه بیانې کې حکم رابع او دا به مشتمل وي په شپږ امورو او شپږم امر دی وین تعاصرتم فسترجو له اخرى دا شپږ اوامر به الله ذکر کې دي تعلق د معتدی سره دی بیا و ما آیات چې دا بیا تتمه د شپږم آیات چې دا مشتمل دی په پنځو امورو او اول سر کې الله خطاب کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په لفظ یا ایه النبی سره اصول دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب کیږي په دوه طریقو کیږي کله یا ایه النبی سره کیږي کله یا ایه الرسول سره کیږي علماء لیکي چې کله یا ایه النبی سره چې خطاب کیږي نو دا خطاب بیا عام وي خو آئے کې بیا بیان د دعوت وی چې زمان نبی دا احکامات او رسول او یا ایو الرسول سره چې خطاب کې ګنا خاص خطاب وو یا ایو النبی او اذا الله نبی اذا طلقتم النساء کلا چې طلاق ورکړي تاسو خپل زنانه ولام دغه دوه احتمال دي یو احتمال دا چې ذات النقتم کې خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی او مرادم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ذکر روایتو کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم اراده کړې و چې سفیل طلاق ورکی نا کور تلاړه پدې الله د آیات راولېګو اور پسې بل آیات کې الله فرمایل فام سکون بمعروف او فارقوهن نبی کریم صلی الله علیه وسلم رجوع وکړ طلاق رجعي ورنه ورکړ او بیا رجوع وکړ او جدا چې ام المؤمنین حضرت صفیان رضی الله تعالی عنها روزدار وا تهجد گزار وخه خصفات والا وا دلیل دې په دې خبره چې کنه بیبي تقوادارې روزدارې د الله نه یریدون کې نو بیا طلاق مو ورکو ځکه حدیث کې راځي د ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان من ابغض الحلال الى الله الطلاق مبغوث شی په حلال سيزونو کې هغه طلاق دي او علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تزوجوا ولا تطلقوا نکاح کوي طلاق مور کوي فإن الطلاق يهتز منه العرش زکات یو تن چې به ضرورت طلاق ورګي چې ضرورت نه نو په دې سره عرش خو ځکه یو مطلب دا چې اذا طلقتم النساء کې خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی او مراد تم نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او دیم دا چې خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی او مراد تن امتیان دي چونکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقتدا د امت ته په دا وجه الله ندا پیغمبر ته وکړل نو انا دا چې ندا پیغمبر ته دا ټول امت ته ندا ده په دا وجه ورپسې الله سیګي د جمع راوړي دي طلقتم النساء فطلقوهن واحصوا العده واتقوا لا تخرجون دا ټول صيغه د جمع دي خان او دویمه خبره ده چې احکامات د امت چې دي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعہ امت ته رسیږي په دغه وجه الله ابتدا کې خطاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکړو همرات ته نبی امتیان دي خان اذا طلقتم مراد د طلاق نه چې د اراده د طلاق ودخم ځکه دا ترتیب د قران دی چې کله کلام دا غیر ارادي تعبیر چې د فعل سره وږي او د دې نمونه قران کې شته دی سورۃ مائده کې الله فرمایي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم نال ته کوم ذکر د فعل مراد ته نه اراده ده کله چې تاسو اراده وکړئ دا او داس موس کولو نو داس وکړئ او سورۃ النحل کې الله فرمایي واذا قرات القرآن فاستعذ بالله نال ته کوم ذکر د فعل نه مراد نه اراده ده کله چې تاسو اراده وکړئ د قران د لستلو نو بنای غواړی په مدد د الله معنا دا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای نو دلته کوم اذا طلقتم ذکر د فعل دی همراد دینه اراده د فعل نه کله چې تاسو اراده وکړئ د طلاق ورکولو خپل بیبیانو ته نو پینځو احکاماتو کې لومبنه حکم الله فرمایي فطلقوهن لعدتهن طلاق ورکې دولان لعدتهن دې کې بیا اختلاف دی اور خدا چې فطلقوهن لعدتهن دا په اثبات د عدت باندې دلیل دی ښا چې طلاق نرسو چې زنانه به زمانه د عدت تیري فورن بنوځي ذکر نه نو عدت اصل کې لیکي شمارلو ته په دمه زمانه د عدت کې چې دینو بل خاون سره نکاح هغه حرام دی ناجایز دی الله فرمایي فطلقوهن طلاق ورکې دې زنانو لال عدتهن مخکې زمانه د عدت نه د لعدتهن کې د ائمه اختلاف دی امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې لام په معنا د قبل لخه فطلقوهن قبل عدتهن طلاق چې ورکوي نو د زمانه لحاظ بساته ښه باغ زمانہ کې به طلاق ورکوي چې کومه زمانہ د طهر ده او طهر ماغه طهر چې خاوان نزدېکت نه کړي ښه نو دوه خبرې شوې یو دا چې په زمانه د حیض کې به طلاق نه ورکوي ځکه هغه زمانه د نفرت ته نو کې دې شي عارضی نفرت وي او د دایمي نعمت نه ځان محروم کړي دین دا چې طهر کې به طلاق ورکوي او طهر ما غ طهر چای کی نزدېکت نیوي شوی چې خاون بیبي ته نږدې شوی نیوي په دغه طهر کې د طلاق ورکی نو چونکه مون احناف د دې قائل یو چې عدت چې دینو داګه شمار په حیز باندې وي ثلاثه قرون احنا فرمایي چې قرون مراد حیزونه دي درې نو معنی دا چې د حیز نه مخکې طلاق ورکړي په زمانه د حیز کې طلاق ورکول حرام دي ناجایز دي اگر چې طلاق واقع کیږي او باغ طهر کې هم طلاق ورکول حرام ناجایز دي چې کوم طهر کې خاون بیبي ته نږدې شوی وي اگر چې طلاق واقع کیږي دویم حکم دی او پوره شماره زمانه د عدت یا مدت د عدت علماء لیکي چې واخصو کې خطاب چې دینو دا ازواج ته دی ښا بیبیانو ته دی او دا حکم دا غزنانه چې هغه مدخول بهاوی چې خان ورته نزدېکت کړی دا حکم داګه دی او دا حکم چې الله کوي چې واحصل عدتا پورا شمارې عدت هغه وجدا چې عدت سره متعلق کافی احکامات دي چرته هغه احکامات چرته ګډ وډ نشي یو نه چې په زمانه د عدت کې چې د خاون رجوع کول شي او دیو مسله چې د هغه د نکاح ثاني ده د عدت په پوره کېدون وروسته چې د خزابل ځکه نکاح کول شي نان نفقات او عام سکنا او د کور نه د وتلو خبرام دا ټول خبرې چې دین عدت سره متعلق دي خان دیو جن الله حکم کې چې زمانه د عدت شمارای تاریخ د طلاق معلوم کې چې په کم تاریخ باندې طلاق ورکړي دي او بیا عدت چې دین هغه په حیزونو باندې شمارل کېږي د احناف غنځ باندې دیو حیشو دویم حیشو دریم حیشو په دغه بنیاد الله حکم کوي چې واحصل عدتا اعتراض واردی کی دلته کې چې واحصو کې کې خطاب چې د خواندانو ته دی الله رب العزت دا ذمہواری د خواندانو ورې لګي چې تاسو عدت شمارئ الان کې عدت تیرول خو بزنانه باندې دي پکار دا چې دا حکم زنانو ته شوی چې تاسو خپل عدت شمارئ د دې مختلف جوابات دي رومنه جواب ده چې واخصو کې خطاب دوانو ته دی خان ځکه دا قرآني حکم دی او قرآني قانون دی یو حکم چې مشترک وي چې نارینه ته مې یو زنانو ته مې نو حکم مشترک چې دی الله کریم په صيغه د مذکر استعمالي لکه اقیم الصلاۃ و اتو الزکات د مصبابندی کوي زکات ور کوي دا حکم مشترکو دیو جنا په صيغه د مذکر سره شوی دی نو دلته کوم دا حکم مشترک دی زمانه د عدت شمارل دا د زنانوم ذمہواری دا او د خاونوم ذمہواری ده نو په دې صورت کې چې د زنانه په کې طبعا داخل ده او دې موجدام کې دې شي چې زنانو کې چون کې د غفلت ماده زیاتې په دغه وجه معرف القرآن کې لیکي مفتی شفیع رحمه الله چې د عدت د شمارلو ذمہواری چې دین الله رب العزت د خاوندانو لګونه واتقوا الله ربکم دریم حکم دی دته لکی حکم د تقوا واتقوا الله او یریګه د الله نه ربکم چې تاسو رب دې په زمانه د عدت کې چرتا خاون کو بیبي باندې ظلم اونکی زیاته اونکی دا درې احکامات شي یو حکم فطلقوهن دویم حکم دی واحسن عدت او دریم حکم دی واتقوا الله ربکم د صورت کې ترغیب د تقوا ډیر زیات دی رومنی آیت کې الله فرمایي واتقوا الله ربکم دا بار بار حکم د تقوا چې الله کې او ترغیب د تقوا چې ورکې دا تاکیدن ورکې خان اشاره دې خبره ته چې تقوا صرف دې ته نه ویلې کې چې تا وګت کمیس جوړ کړي دي او ګیره دې ساتلې ده پټکې دې ولې دې دلته کې الله حکم د تقوا چې کې چې ستا کورنۍ زندگی چې دنو په دې کې د الله نه یره پکار ده ظلم باندې کې بیبي سره لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشه مبينه لا تخرجوه الناس سلور حکم دی سلورم حکم دی طلاق دی ورکړ دی بیبی لا اوس په زمانه د عدت کې دام دا غره د کور نه ونه باسي لا تخرجوه النمو باسي دا زنانان چې تاسو ورله طلاق ورکړي دي من بیوتهن داود کورونو اشاره دې خبره ته چې دا کور فل حال غره د زنانه دی خان د مطلقې دی یا د متوفان ها زو جها دی ترسو پوری چې دا په زمانه د عدت کې ویم نو په دې کور باندې مستقل داغي حق شته دی خان اول دا چې دا حکمن من کوه ده خان په دغه وجه دا بل ځکه نکاح نشي کولای کنه الله فرمایي لا تخرجوهن مو ما سه دا زنانا په زمانه د عدت کې من بيوتهن د کورونو د دونا او پنځم حکم دا دی ولا يخرجنا فاحشه مبینه ښکارا مشهور اقوال په دې کې درې دي یو قول دا چې لا یاتینا بفاحشت مبینه نه مراد په خپل وتلی په خپل وتلم خاون ودو او په زمانه د عدت کې دا په خپل د کور نو وتل روح المانی لکی هي نفس الخروج قبل انقضاء العدته د عدت د پوره کېدو نه مخکې مخکې دا پخپل وتل دا قول د ابن عمر دی او دا قول د ابن صاحب هم دی دا قول د امام نخعی رحمه الله دی او دغه فی قول د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نو منقول لخن په دې صورت کې بیا استثناء چې ده نو صرف صورتن دخان مقصد دا چې په دې کې اجازه ورکول نه دي چې دا دی ووزي دیم بولا چې بفاش دی مبینه تن مراد زنا دا او بدکاری ده معنا دا چې په زمانه د عدت کې نوذ بالله په زناو کې مبتلا شوه او زنا په ثابت شلو نو د حد شرعي د جاری کولو د پاره دا د کور نه بیا وکړل شیخ دا دیم قول حضرت قتاده دی او د حسن بصری دی او د امام زحاق رحم الله او د کریمه دی او د امام ابو یوسف رحم الله هم دا قول لخوا درم قول دا چې بفاحشه مبینه نه مراد زبان درازی ده خواخ اسخر سره جنگ کولی خوان سره جنگ کولی ظاهر چې په دې صورت کې خدام په زمانه د عدت کې زمانه د عدت چې د خوان په کور کې بیا نشي تیرولې بد اخلاق دا بد خوې ده دا قول عبد الله ابن عباس ته او دوبی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دغه قول له لا تخرجوهن من بيوتهن زکات دې مخالفت چې دین ځان سره زیاتې کولی دا احکامات د الله دي ومن يتعدى او چا چې تجاوز وکړ د الله د پور نه فقط ظلم نفسه یقینا د ظلم کو په خپل ځان باندې مفسرین لیکي ومن يتعدى حدود الله نه مراد خلاف شرع طلاق ورکولی په زمانه د حیض کې طلاق ورکړو یا په زمانه د طهور کې طلاق ورکړه هغه طهور کې چای کې د صحبت کړو او یا چې د درې طلاق په یو ځل ورکړي او یا چې د طلاق باین ورکړي په ځان زیاته وکړو بهتر را چې او تن طلاق ورکی او طلاق رجعي په زمانه د طهر کې ورکی او هغه زمانه د طهر چې د نزدېکت نه کړي ومن يتعد حدود الله او چا چې تجاوز کو د الله د احکاماتو نه په حکم د طلاق کې یقینا د ظلم کو په خپل ځان باندې خپل نقصان یو کوخه د اسلام نقصان نه دی کړی د یو تن چې د شریعت نه خلاف زندگی تیرې داغه کورنۍ زندگی چې دین واغام متاثر څوک چې د شریعت پابند وي دا د کور زندگی چې دی نو هغه د آرام یو د سکون وي د طلاق نوبت نه راځي او چې وطن مخالف د شریعت وي د سنت نه خلاف زندگی تیری د د پکور کې بیا د طلاق مذاکره زیاتی ښه کله خزه مطالبه کې چې طلاق راکا او کله فاخ سر مطالبه کې چې زموږ له طلاق ورکم او کله دی وی چې زما تعالی طلاق درکم دا وجه څه ده خلاف شر زندگی تیرې لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الله فرمایي نه پیږي اس نفس کې دې شي چې الله پیدا کی رسو د دینه بل خبره مفسرین لیکي چې دې کې اشاره چې وطن طلاق رجی ور کړی نو الله د دې پزړه کې د رجوع جذبه پیدا کی او طلاق رجی نه رسو چې دې په زمانه د عدت کې دې رجوع کی نو بعد ذالک امرن مراد چې دې رجوع کولی چې الله کریم د خځو د خاون په درمیان کې محبت پیدا کی او دا محبت په جبان دي خوان بیا رجوع کی قولی رجوع کی یا فعلی رجوع کی په دغه وجه علماء لیکي چې فطلقوهن مراد طلاقونه چې طلاق رجعي دي ښه زکه طلاق رجعي چې خاون ورګړي نو داوی نرست رجوع اسانه ده نه د ایجاب ضرورت شته دی نه د قبول ضرورت شته دی او نه د گواهانو ضرورت شته دی آسان کار دی قولا رجوع کی یا فعلا رجوع کی قولا رجوع کی چې خزه ته وي ته زما خزه او فعلا رجوع کی چې محبت سره شروع کی ما خزه شوخه خو نقصان دا چې یو طلاق تلالو اوس د مالک د صرف د دوه طلاقو علما لیکي چې لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا دا سری دلیل دی په دې خبره باندې چې په یو ځل درې طلاق ورکول شرعن حرام دي خان ناجایز دي او هر کله چې نږدې شي دا مطلقې زنانه بلغ نه اپمان در نږدې کېدل خو او کله چې دا زنانه نږدې شي خپل نیټه ته امام قرطبي رحم الله معنا کوي قاربنا انقضاء العدته خاون ورلیو طلاق ورکړې دې طلاق رجعي نو ظاهر ده چې دې رجوع کول شي کنه زمانہ د عدت ختم شوه نه ده او مطلقه رجیه چې د زمانہ د عدت کې ده اوس خاوند الله حکم کې چې ستا خو خدا امساک کې او کپریک دی رجوع کې او کتر د رجوع کې فاذا بلغنا امسکوهن باندې راجعوهن دې رجوع کړئ هم مقصد بستا حسن معاشره دي کوم او په دې رجوع کې چې د خزې رضامندي شرط نه ده خزر رضایو که رضا نه خاون چې رجوع کړه په زمانه د عدت کې چې طلاق رجعي ورکړي دا خزه د خاون شوه پرېګ دې دا زنانه چې زمانہ د عدت پوره کی او بیا بل ځکه نکاح وکړي خان خپل د مرزه مطابق نکاح وکړي دیوان تاسو وګورئ سورته بقره آیت نمبر 203 سورت بقرہ آیت نمبر دو سو 32 ته وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف آیت نمبر 232 او کلا چې طلاق ورکې تاسو خپل د ننول بیا دا غو نیټه د عدت پوره شي فلا تعذلوهن ممنه کوي دا زنانه د نکاح ثانی نه ان ينکحنا چې دوی نکاح کې واخلي ازواجهن په اعتبار د ما یکونو خان زګوس پرې دې دا زنانا چې عدت پوره کی او بل دې کې وادو کی واشهدوا ذوي عدل منکم درم حکم دې او جواهر القرآن کې د پیندې شیخ رحم الله لیکیم چې دا واشهدو چې د مخکنو دوه حکمونو سره لګي فامسکوهن سرهم لګي او فارقوهن سرهم لګي معنا دا چې کله تاسو رجوع کوئ په زمانه د عدت کې نو د دوه غواهانو مخامخ رجوع کوئ یا دا زنانه تاسو پرېږدئ رجوع نه کوئ نو فارقوهن دام د دوه غواهانو په مخه ادا دو غواهان نیول زموږ د احناف مذهب دا چې دا مستحب دي کوم ځکه په اتفاق د علماو په وخت د طلاق ورکولو کې غواهان نیول ضروری نه دي نو هر کله چې په وخت د طلاق ورکولو کې غواهان نیول ضروری نه وو په وخت د رجوع کې چې دینو گواهان نیول چې نو دا واجب او ضروری نشله کنه دیو جن احنا فرمایي چې دا دوه گواهان نیول دا مستحب دي امام شافعی رحم الله فرمایي چې دا گواهان نیول واجب دي واشهدوا گواهان ولي وای زوای عدل منکم انصاف والا منکم د تاسو نه چی معنا دا چې منکم از نارینه ویم آزاد وی مسلمانان ویم او عادل وی واقیم الشهادت لله سلم حکم دا اوس خطاب گواهان ته دی چې گواهانو کله چې د گواهی ضرورت ضرورت راشي نو بغیر ګوره د دباو نه او بغیر د لالچ نه تاسو ما عدالت ته راځئ گواہی به کوي چې دی خاون رجوع کړی دام او یا رجوع نه کړی ذالکم یعذ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر دا احکامات چې د طلاق او د عدت ذکر شله الله فرمایي تاسو ته مې مسلمانانو په دې احکامات او نصیحت کې دي چې هغه چاته چې دا غي ایمان وي په الله باندې او پر ورستنه باندې ومن يتق الله يجعل له مخرجا ترغیب د تقوا الله ورکین علما لیکي چې ومن يتق الله مراد د دینه خزا خاوند دي چې د خزې او د خاون په درمیان کې مینا او محبت پیدا شي نو الله ترغیب د تقوا ورکي ومن يتق الله سوق جو يريد د الله نام نو او ګرځي هغه لپاره لار د نجات نو بعض علماء لیکي چې ومن يتق الله نه مراد خزا خوندي او مخرج مخرجن نه مراد چې نفرت ختمول دي د تقوا په وسیله به الله د خزه او د خاون په درمیان کې نفرت ختم کی د دوی په درمیان کې به الله خوشگواره زندگی راولي او د طلاق دا مذاکره به ختم شي او دیم دا بعض علماء لیکي او مې تقلام دا حکم د تقوا عام دی خان او مخرجن مراد بند دروازې کولاول چې کومه بند دروازه کومه دروازه بندي د رزق بندي یا د پریشانې دروازه ده دا هر څه الله ختم دي دا لمنه فایده شو د تقوا دیمه فایده الله تقوا ذکر کوي ويرزق من حيث لا يحتسب د خځه او د خاون په درمیان کې اکثر نفرت چې راځي نو دا د مال په وجه راځي والله فرمایي ويرزق او رزق باور کې د لا من حيث دا غزين لا يحتسب چې دا د وهم ګمان بني خان کور کې دن نبی الله بدل حلال رزق ورکی اړو کړي کې بپینه علما نه کې چې ويرزق من حيث لا يحتسب مراد دین حلال رزق دی ځکه حرام رزق فرض کې ملاويږي معلومه ده شو د دې آیت مبارکه نه چې د رزق اصل سبب چې دی نو کسب او تجارت نه دی ښه د حلال رزق بلکې اصل سبب د رزق چې دی هغه تقوا ده یو تن تقوا دار وي الله غلا به کړه او رزق ورکي الله غلا حلال رزق ورکي او به کړه او حلال رزق هغه چې لګ وی الله پکې برکت واچي ښا ومن يتوکل علی الله فهو حسبه او چې چا چې ځان اوس پر الله باندې نو الله ولا کافی دی ان الله بالغ امره یقینا الله پر کون کې د حکم خپل لره د الله مشیت چې د خامخا پوره کیدونکې دي نو هر کله چې داسې ده نو توکل الله پکار دی قد جعل الله لكل شيء قدرا یقینا ګرځول د الله هر شي د پاره یو خاص اندازه علما لیکي چې کل عام دی ښا هر شي چې نو هغه په تقدیر سره راځي فعدتهن ثلاثه اشهر والله لم يحزن درم حکم دی الله دې حکم کې چې درې قسم مطلقات بیانې یو قسم مطلقه غدا چې هغه ته بالکل حیز نه راځي د بډاپې په وجه باندې او دویم قسم مطلقه غدا چې هغه ته حیز نه راځي د صغر په وجه باندې ولدا کم عمر ده او نکاح شوه دی خان ورله طلاق ورکړو د دوی عدت چې دین هغه بدري میاشتې وي والله او هغه زنانا یا اسنا چاغه نا امید شوی من الحیض د حیض دراتلونه عمر دومره زیات شوی دی چې حیض بالکل بند شوی دی په دې عمر کې بیا اختلاف دی چې کوم عمر کې د زنانه حیض بنديږي بعض فقها 50 کال لیکي او بعض فقها چې د 55 کال لیکي او بعض 50 کال لیکي چې په دې زمانہ کې چې یو زنانه چې دې زمانه ته ورسینو بیا داګه حیض بنديږي مفسرین چې د ابن جرير رحمه الله په حواله روایت نقل کړي په صحیح سند دوبه ابن کعب رضی الله تعالی عنہ چې کله الله رب العزت سوره بقره کې د زنانو د عدت حکم راو لګو چې عدت چې دین هغه درې حیز دي نو صاحب اکرام ته پوښتنه کوي یا رسول الله باز زنانه خدا سشته دي چې هغه د حیض نه امید دي نو دا امیدت بسنګ شمار لکی تفسیر مزری کې لیکي چې الله دایات راولېګ والله او هغه زنانا یا اسنا چا غنا امید شوی د کبر په وجه د بډاپی په وجه من الحیض د حیض دراتلونا من نسائکم د زنانه استادونه داسې زنانه دا چې بولای ده خاون ورله طلاق ورکړي دي اوس داغه حیض نه راځي هغه ما زمانه د عدت څنګه تیرې الله فرمای ان ارتبتم کتا سو شکو کې د دو په عدت کې شوبه پیدا شوه چې الله حکم را لګل نه چې عدت بشمار لیکيږي په حیز او دوی ته حیز نه راځي ځکه اصل د عدت چې دین واغا درې حیز دي الله فرمایي فعدتهن ثلاثه اشهر عدت دغه زنانه او هغه بدري میاشتې وي کوم اوس دا زنانه عام ده خاون ولا طلاق رجعي ور کړی دي یا ولا خاون طلاق باین ور کړی دي او په شرط دی چې دا آزاد دی خم وینځنی زکه کې چرته دا وینځي مدبره یا مکاتبه او خاون ور په دغه عمر کې طلاق ور کړی دي چونکی دا خو وینځه ده نو د دې عدت چې دین بیا به یونی و میاشوي زکه دریو میاشتو نصف چې دین هغه یو نیو میاشت او که حیز ورته راځي نو بیا دې حیز چې دین هغه بد دوه حیزي والله لم يحزنا او هغه زنانه هم چې هغه هغه تعالی حیز بالکل نه دی شروع شوی چې اوسه پوری حایزه شوی نه ده د صغر په جوان دی نابالغ وا نکاح وشو او خاون ول طلاق ورکړو نو د وړوکوالي په ځبانه ظاهر چې هغه ته حیز نه راځي دا هغه عدت چې دوم درې میاشتې دی خان والله لم يحزنا اشاره النص نه دا خبره ثابتېږي چې د نابالغ نکاح جایز دی خان او په دې باندې بیا عملی کارنامه هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکاح عائشه سره سید عائشه رضی الله عنها فرمایي چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې چرالم زه نابالغ وم ما ته هیڅ چې شروع شوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې شروع شوه وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ يَجْعَلُهُنَّ يَزَانَ حَمْلَهُنَّ دریم قسم مطلقه الله ذکر کوي چې خاوند ول طلاق ورکړي دی او حامله ده خم یا ته خاوند وفات شوی زموږ د احناف مذهب دا چې حامله عام ده مطلقه وي او کوم متوفا عنها زوجها وي داغي عدت چې دین وزه د حمل لخه احناف د ابد الجرین نه دي قائله بعض فقها د ابد الجرین قائله دي دا مذهب چې صحابه کرامو کې زبای صحابو مو وولات الاحمال او د حمل وال زنانه نو څنګه چې حمل او ورزیدم بچې پیدا شو عدت ختم شو خان اوس خاون رجوع نشي کولای که طلاق رجی ور کړی او یا ته خاون وفات شوی دی او بچې پیدا شو اگر چې بچي اگر چې خاون چې دی اگر لا غسل نه دی ورکړی شوی خاون وفات شوی دی او جنازه هم نه ده شوی عدل دکی بچي پیدا شون دا د عدت نو وتلخه بل دې کې دا نکاح کولی شي ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا دا په دریم ځل الله ترغیب ورکړي د تقوا او سوچ یو یری ته د الله نه نو وګرځي الله غو د پاره مې نام نه داغه د کار نه یسرن اسانتیا دلته کې ترغیب د تقوا چې دینو دا تقوا اوس عام ده طلاق ور کول د سنت موافق او خزل طلاق ور کړ دي په زمانه د عدت کې چې دینو د تقوا اختیار کړل یا زنانه چې په زمانه د عدت کې تقوا اختیار کړه الله با دې دوه له اسانتیا ورکی خان من امر علماء لیکي چې امر عام دی د دنیا په کارونو کې مم الله اسانتیا راولېږي او د آخرت په کارونو کې مم الله اسانتیا راولېږي امر الله حکم د الله دی انزله الیکم چې را لګل دي تاسو ته تمام احکامات مراد دي که حکم د طلاق دی که حکم د عدت دی او که حکم د رجوع دی دا ټول احکامات الله را لګل دي لیکم تاسو ته من یتق الله یکفر عنه سیئاتی و یعظم له اجرا بیا الله وی سوچ یې د الله نه لری بکی الله داغه نه سیئاته ګناهونه داغه او لوی بکی الله غلا اجر داغه یکفر و یوزم دا دوانه چې د پسګې د مضارع وي خان اشاره دې خبره دا چې څومره تقوا کې زیادت وي دومره به اجر الله زیاتې دومره به الله ګناونه زیات کمي او دا سرلم حکم مشتمل دی په شپږو امور لمنه امر دی الله فرمایي اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم دیر کوي دا زنانا حکم اول سکنا سره متعلق دی خان زمونږ د احناف مذهب دا چې اسکنوهن دا حکم عام دی د دې ټول حکم داس کینوهن د رکوي دا زنانا من حيث سكنتم کم ځای کې چې تاسو دی راي کم ځای کې چې تاسو پاتې کېږئ علماء لیکي چې من حيث کې من زائد دی خان کم کور کې چې تاسو باندې کېږي وړوکې کور دی او کغټ کور دی یو قول دی دویم قول دی چې من حيث سكنتم کې من د تبعیض د پاره دی چې کور کې سه حصہ مقرر کده معتدی د پاره چې تبا زمانہ د عدت چې په دې کور کې تیرای په دې کمره کې و تیرای په دې فلان کې ځای کې و تیرای ادا من د تبعیض د پاره بیا په هغه وخت کې حکم دی چې کله خاون طلاق باین ور کړی ښه ځکه طلاق باین چې ور کړی د خځو د خاون په درمیان کې نکاح ختم شوی دی اوس دا د یو بل اجنبي دي ښه اوس په خځه باندې پرده فرض ده په دغه بنیاد بعض مفسرین لیکي چې من حيث سکنتم کې من د تبعیض د پاره دی چې خزل با یو ځای مقرر کیم الته بخاون ندی دا خزبا د خاون نه په زمانه د عدت کې پرده کوي دا باغ وخت چې کله خاون طلاق باین ور کړی که طلاق رجعي ور کړی نو بیا خو الته تللی شي رجوع کول شي من وجدکم د طاقت تاسو نه خپل طاقت مطابق خپل د وسعت مطابق چې کوم قابل برداشت وکم مانه دا خپل کور دی او کله کرایه کور دی ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن دیم حکم دی چې تاسو به zarar نه ورکوي دې زنانه ولرم په زمانه د عدت کې چې ستا په کور کې ستا بیبي دا تاول طلاق ورکړي دي او زمانه د عدت تیرې نو په زمانه د عدت کې وګوره zarar نه ورګای علماء لیکي چې zarar عام دی مکان داس دی چې هغه د پاتې کېدو مناسب نه دی باران کې ساسي او یا چې دین ډیر تنگ مکان دی زنانا چې به پای کې ود کې دی نشي آرام نشي کولای او یا داسې مکان دی چې هر سره ورته زی او راځي اجنبي خلک ورته زی او راځي نو داسې مکان کې باندې دی راکې معتد زنانا یو معنا دا ده او دیو من دا دا ولا تو دوار روحن چې طلاق رجعي ورکړي دي او په زمانه د عدت کې د رجوع کوي د مقصد د باره چې د تکلیف ورکی هغه لا انتقامونه ته اخلي ظلمونه پکې الله ادا کار باندې کوي په دې کې بیا ډېر لوی اختلاف دی زمونږ او د شوافیو یو خو اتفاقی مسله ده هغه دا چې یو زنانه حامله ده نو نفقات عدت چې په اجماع د فقهاو لازم د پخاون باندې اذن قسم مطلقه رجعیام چې خان ول طلاق رجی ور کړی دي داغه هم نفقه د عدت په خاون لازم ده حاملان او دغه رنګ رجعیام د دې دوالو چې د نفقات عدت په خاون باندې لازم ده یو دریم قسم زنانه چې هغه ته مطلقه باینه ویل کېږي یا مطلقه مغلظه ورته ویل کېږي د دې په نفقې د عدت کې بیا اختلاف دی زمونږ د احناف مذهب دی چې هر قسم مطلقه چي وي مطلقه حامله وي که مطلقه رجعيه وي او که مطلقه بائنه وي نفقات عدت چې دا په خاون باندې لازم ده شافعي چې دې په دې مسله کې اختلاف کې هغه فرمایي چې مطلقه باندې نه چې دې د دې نفقه د عدت چې دې په خاون باندې نشته دې مونږ وشته دې مونږ استدلال د اسکنوهن نه کوم مخکې ما تاسو ته وی چې اسکنوهن نام دا حکم د سکنا چې دینو دا عام دی کوم مطلقه رجعیه وی کوم مطلقه باینه وی یا مغلظه وی او یا چې دینو حامل وی آزاد وی او کبین زوی څنګه سکنا په خاوند د داسې نفقوم په خاوند باندې ده او په دې باندې بل دلیل مشته دی مرفوع روایت ته نفقات عدت چې دا په خاون باندې نشته دی وزګ الله دلته کې فرمایلی ان کنا ان شرطیه راوړې دی که چرته وی دا زنانه اولات حمل د حمل والا نو فانفق علیهن بیا به تاسو خرچه کوئ نو ان راوړې دي نو شوافی وچ ان دا احتراز دی خان ان شرطیه احترازیه دی نو یو استدلال هغه د دین کوي وان کن اولات حمل کچرتوی دا زنانه د عدت والا چې د عدت زمانه تیرې اولا د حملن د حمل والا نو فانفق علیهن بیا به تاسو خرج کوئ یو دلیل شوافی دا لفظ د ان پیش کړي چې نفقه علی چې زنانه چې هغه د حمل والی خان او دویم دلیل شوافیم د فاطمه بنت قیس رضی الله عنها روایت پیش کړي چې خان ورله طلاق بیان ورکړي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے تپوس وکړ چې یا رسول الله زما نفقه په خاون شته کنه زمانه د عدت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ستا نفقه د عدت په خاون لازم نه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته عدت تیر کم دومره شریک پکور کې بیا فرمایل چې نه دا پکور کې عدت مته رو ځکه دا کور ته چې صحابه زیات دی او راضي تامن مدایته ګران شي لهدا د عبد الله بن مکتوم رضی الله تعالی عنہ په کور کې عدت تیر کړ حالت کې عدت تیر کړ بیرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تاسو کو چې چا پیغام د نکاح را لګل دي یا یا رسول الله دو صحابه پیغام د نکاح را لګل دي یو معاویه را لګل دي او دیم چې د ابو جهم را لګل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ابو جهم چې دینو دا په خوې کې سختی ده او خدای دې خیر کې ستا خوې هم سخت دي ابو سفیان چې ده دا معاویه چې ده معاویه بن ابي سفیان هغه مفلس دی لهدا دا دواړه چې ده تعالی مناسب نه دي کته نکاح اسامه سره وکینو خو به فاطمه بنت قیس فرمایي چې زما د زړه اراده نه و چې زه اسامه سره نکاح وکم لیکن د پیغمبر حکم وو ما دا غي تعمیل وکم او اسامه سره نکاح وکم هغه کې الله ما ډیر خیر او برکت واچوخه دومره خیر او برکت الله ما لای کې واچو چې بیا ما سره زنانه ورش کوخه شوافی دې حدیث نه استدلال کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمه بنت قیس ته وی چې ستا په خاون باندې چې تعالی طلاق باین درکړي دي نفقه د عدت نشته نو د دې حدیث باره کې مختلف جوابات محدثین نقل کې خصوصا احناف افرمای چې د فاطمه دا حدیث شرین کانت مرویجن بسند صحیح لکنه شاذ و مردود د فاطمه بنت قیس دا روایت چې دا اگر چې په سند صحیح راغلی دی لیکن شاذ دی اور مردود دی غیر مقبول دی ها رده السلف سلف چې دینو دا روایت رد کړی دی ولذکه دی حدیث کې چې تعارض دی او استراب دی پکې او استرابات دا چې بعض روایت کې راځي چې خاون ورله طلاق ورکړو هو غایبون خوان غایب او بعض روایتو کې راځي طلقها ثم سافرا خوان چې د فاطمه بنت قیس د طلاق ورکړو بیا سفر لاله دا څومره کېن بعض روایتو کې راځي فاطمه په خپل فرمایي ذهبت الى رسول الله وسالته وزه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته لاړم ما دا غنه تپوسو کو او بل روایت کې راځي چې خالد بن ولید لري غلېو او نو هغه تپوس کړو د فاطمه بنت قیس بارکه او بعض روایتو کې راځي چې داګه د خاوند نوم چې دینو ابو عمر بن حفص دی او بعض روایتو کې راځي چې د خاوند نوم چې دینو ابو حفص بن مغیره دی دا ډیر وی استرابات دی په دې حدیث کې په دغه وجه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ د فاطمه بنت قیس دا روایت چې دین رد کړي دی خان تحاوی کی روایت ته دار قطنی کیوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی المطلقه ثلاثا النفقه والسكنان مطلقه د پاره چې خان ول درې طلاق ورکړي دي نفقه د عدت او نفقه د سکنا دا په خاون باندې لازم ده خان دا حدیث هم د دې خلاف دی عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې مون د یو زنانا د گواهی په وجه باندې قرآنی حکم نشو بدلولې ځکه قران کې الله فرمایي اسکنوهن من حيث سكنتم من وجدكم هلته کې حکم عام دی او پنځم دا صحیحانو کې روایت ده د عائشہ رضی الله عنها روایت ده چې حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایل چې د فاطمه بنت قیس په روایت کې چې ده نو خیرواله نشته ده خان دغه د قران نوم خلاف دی او د صحیح احادیث نوم خلاف دی خان تر دې پورې چې د فاطمی خاون دی اسامه رضی الله تعالی عنہ هغه مخبل د بیبي دا روایت نه دی اغسته رد کړی دی خان دا ټول استرابات سیب نے کثیر لکی او صفت القدیر کې علامه ابن الحمام رحمه الله لکی د هدايه شردا آی کې لیکي چې د دې استرابات او بوجمان د فاطمه بنت قیس روایت چې دا مونږ نه قبلو اوس په توجیه سکای ځکه یو روایت دا خبره ثابتېږي چې د مطلقې باینیم نفقه د عدت په خاون باندې شته او د فاطمه بنت قیس د روایت دا خبره ثابتېږي چې نفقه د عدت چې دیم د مطلقې باینې دا په خاون باندې نشته دی په دغه بنیاد علما بیا توجیهات لیکي نو بعض علما لیکي چې فاطمه بنت قیس څنګه د خوینه سخت و د خاون رونو سره به جنگ کو خواخ اسخر سره به د اخلاقی ګوله نو دا هغه په اخلاقی په جا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستا نفقت عدت چي ده نو ستا په خاون باندې نشتی ښه په دغه وجه حضرت عائشہ رضی الله عنها فاطمه ته ویلي انما اخرجک هذا اللسان اے فاطمه ته بس خو یې وخت کې لګورې خان پکار خدا چې ضمانت عدت تا د خان بکور کې تیر کړې لیکن د بد اخلاقې په جماعت د بد خوې په جباندې زمانه د عدت چې تا د خوان په کور کې تیر نه کړه بلکې عبد الله بن مکتوم رضی الله تعالی عنہ په کور کې تیر کړه او ابو داود کې روایت ده د سليمان بن يسار رحمه الله قول دی چې خروج د فاطمه بنت قیس چې انما کان من سوء الخلق د بد اخلاقی په وجو چې بد اخلاق وا په دی وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ستانه فقط عزت په خاون نشتی دغه رنګ مظهری کې لیکي چې بد اخلاقی د دې چې ونه دا دې سبب لخروجها من بیتها وان كن اولاد حمل فانفقوا عليهن کچرتوی دا زنانا د حمل والا زمون د احناف مذهب دا چې ان شرط چې دینو دا اتفاقی دی خام کې اتفاقا داسې وي او دې ته لیکيږي حکم د پایو ور کولو فإن ارزان لكم کپای ور کی دا زنا نستاسو لکم تاسو بچو تا نفاتوهن ورکه او لو جرهن مزدوری ددون اعتراض واري دیږي چې څنګه مزدوری ورکای اخو د بچی مور ده په دې صورت کې معاوضه غسل دار رشوت ته معارف القرآن کې مفتی شفیع رحم الله لیکین چونکی خاون ورله طلاق ورکړي دي او طلاق ورکول سره چې نکاح مات شو اوس دا اجنبیه ده لہذا اوس مزدوري اغستې شي واتمروا بينكم بمعروف پنځم حکم دی ادا اوس خطاب والدین ته دی امام شافعی رحم الله فرمایي چې اعتمار اصل کې لیکيږي باهمي مشوره کول آپس کې مشوره کوي تاسو چونکی بچے بالکل تازه دی اسنا چې ساو د اختلاف په جمان دي د بچی تربیت متاثر نشي لہذا مشوره کوي په مې ځخپل کې به معروف په خطرې کام وان تعاصرتم فسترجو له اخرى شپږم حکم دی مطلقه زنانه چې دی هغه انکار وکړي چې ستاسو بچی له پیو نه ورکوم دا قضاان چې دین خان مجبور کول نه شي چې تبه خامخا پای ورکړي الله فرمایي وان تعاصرتم کچتا سختیو کې تاسو یو بل باندې او سخت نه مراد دا سختی ده چې متعلقه زنانه چې دینو ډیره مزدوري غواړي او خان ډیره مزدوری نشي ورکولې الله فرمایي په دې صورت کې فساتور دی له اخرى په پیدي ورکې دی بچی تا بل زنانه بل زنان دی پي ورکی اوس چې بل زنانه پي ورکی بچي بچا سره نو دې ته لیکي کې بیا مسله د پرورش معارف القرآن کې مفتی شفیع رحم الله لیکي چې پرورش دینو دا به مور کې خم او مرضعه په ورکون کې زنانم هغه بدل ترازی دی بچی له په ور کوي او واپس به بیازي او په دې باندې بیا ډیر احادیث دلالت کوي اگر چې قران کې دې تذکرہ نشته ده صحیح احادیث په دې باندې موجود دي لکه یو حدیث کې راځي مظهری لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو زنانه راغله او یو یا رسول الله زما بچیو زما خېټه چې دینو داغه بچی د پاره د پيو لوخه او زما سینې چې دین هغه بچی د پاره مشکی زوا او زما جونې چې دین دا هغه بچی محافظ وا دا هغه بچی پلار مال طلاق راکړو ما نه بچي واغستو بس هغه بچی چې ما پسې زوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه زنانه تو فرمایل چې حقدار د پرورش ته تر څو پورې چې دا بل ځای کې نکاح نه کړي خان ها چې بل ځای کې تانی کاو کو نو اوس د پرورش حق ستانشته دی خان دا روایت د ابو داود دی او دویم روایت موتا امام مالک کې دی د قاسم بن محمد روایت ته چې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ یو انصاریه زنانه سره نکاح کړو او داغه نه د عمر سے بچي عاصم پیدا رضی الله تعالی عنہ او بیا غان ساریه زنانه لچ د عمر سے طلاق ورکړو او دا بچي چې د مور سره و دغه ناسبه دا ماشوم بچي مسجد نبوي ته راغی عاصم عمر رضی الله تعالی عنہ لګیدم وایغست په ګوړې کې نو کوړته بوت دا غدور چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو او دا بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلافت دا ماشوم بچنیان دا عاصم نیان یعنی د عمر سے خواخه دا انصاریه زنانه والده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خوا تراله او شکایت یو کوچی زما نسې چې دینو عمر بوت او بکر صدیق رضی الله عنه عمر سے براو غوښته او ورته وی چې چونکی بچې په زمانہ د پرورش کې دي څنګه تربيت د دې بچي مور کولې شي عمر ته نشي کولې خان عمر رضی الله تعالی عنہ او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فیصله تاغاړه کې خود آیت کریمه کې څلور جملې دي او د دې څلور غاړو جملو تعلق چې نو انفاق سره دی خان په زمانه د عدت کې خاون نه پکار دادا چې خپل د طاقت مطابق خرچام په متعلقي باندې کې په معتدي باندې کې لیون فیک پکار دا چې خرج دې کې دو ساعتن خاون د فراخایم خاون مالدار دی من ساعته د فراحه خپل نام نوم د خوراک دی معتدل ورکی متلقین دی ورکی بخل نه د کار نه اخلي چې دی لما طلاق ورکړي وي ومن قدر عليه رزقه او ها خوان چې تنگ شي باغ باندې رزق داغه فلینفق مما اتاه الله نو خرج پکې د دا هغه مال نه چې الله ول ور کړی د فقر مال دی د غربت خپل د طاقت مطابق دی خرچه کې په متعلق کې باندې په زمانه د عدت کې لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها الله پابندی نه راولي نفس من په هیڅ نفس باندې پابندی نه مراد چې دیم هغه پابندی ده په انفاق کې په زمانه د عدت کې الا ما اتاها مگر ده طاقت چې الله دل ور کړی زردا چې الله په پیدا کې رسول تنگسان آسان دي وکای من قريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبنا حسابا شديدا تخویف دنیوی الله بیانې په پینځو طریقو او سره بیانې کې اثبات د قیامت ضمنن بیا آیت نمبر 10 کې بیانې کې تخویف اخروی او سره بیانې کې صداقت د قران آیت نمبر 11 کې بیانې کې صداقت د رسول او اخري آیت کې بیانې کې دلیل عقلی او سره به دعوت توحید وکایم من قريتنا تتن امر ربها او ډیر د کلیوالونه قریه نه مراد چې د اهل د قریه دی خان مضاف عذف دی اتب چې نه فرمانی کړي وان امام رازی رحمه الله د عتت معنی په اعرضت سره کوي امام مقاتل رحمه الله د عتت معنی په خالفت سره کوي چې مخالفت کړي د حکم در خپل نه ورسله او دا غرانګیم د رسولانو در خپل نام نو آیات کې بیا تقدیم او تاخير دی خان او اصل عبارت دا دی وعذبنا عذابا نکرا فی الدنیا دنیا کې ورته موږ ناشنا عذاب ورک بد عذاب ورک او هغه نور صفا سب نه حسابن شدیدن جمله کې تقدیم او تاخير دی یا حساب نه مراد د دنیا حساب دی الله سره دنیا کې حساب وکوم چې کوم نعمتونه الله ورګړیو دا نعمتونه الله کو سره محاسبه وکړه او عذاب نه عذاب نکرن مراد یا د دنیا عذاب دی یا د آخرت عذاب دی دا دو طریقې د تخویف شوي یو طریقہ فحاسب نه رسولا مکه صداقت د قران او صداقت د رسول دی رسولا منسوب دی یو احتمال دا چې دا ذکر نه بدل احتمال دی ښه ذکر المبدل منه او قران ته هم شامل او رسول ته هم شامل رسولان داګه نه بدل استعمال کم دویم احتمال دا چې رسولا د دې عامل ناسبه حذف دی ارسل رسولا یا اتبعوا رسولا تابعداریو کې د رسول چې تلاوت کې پتا سمانی آیتونه د الله کار کوم کې د احکامات د الله د دې لپاره چې وباسي د آیتونه د الله کسان امنو چې ایمان راوړ دي عمل کې د سنت مطابق من الظلمات دلته کې ظلمات نه مراد ظلمونه کول نیم په بیانو باندې دغه حقوق الله ذکر کول د زنانو چې طلاق ورکوي نو ظلم نه کوي په زمانه د عدت کې ظلم نه کوي ال نور نور نه مراد بیا احسان دی ومن یؤمن بالله چا چې ایمان راوړ په الله باندې او عمل وکړو د سنت مطابق نو داخل به کې جنتونو دا چې بهږي بلان داګه نه ولي همیشه به پاګه کې وقد احسن الله له رزقا او خسته کړی دی الله د پاره رزق په جنت کې مفسرین لیکي چې احسنات باندې وسعت ته الله زیات کړی دی د لپاره رزق نه مراد رزق د جنت ته دا بشارت یو خرویه شو یا رزق نه مراد رزق د دنیا دنیوي بشارت شو ها چې ځان د ظلم نه بچ کې بیبي باندې ظلم نه کوي طلاق ورکولو کې ظلم نه کوي په زمانه د عدت کې ظلم نه کوي رجوع کې بیا ظلم نه کوي دلیل عقلی دی په اثبات د توحید باندې او په دې آیت کې بیانې کې درې جملې او هر جمله چې ده مستقل دلیل دی د الله په یووالي باندې مخکې الله صداقت د قران ذکر کړ او اخر کې الله فرمایل چې د دنیا فائدې به تاسو ته ملاويږي د قران په ذریعہ نو اوس الله مسله د قران ذکر کوي چې قران کې څه بیانېږي قران کې بیانېږي د الله یواله سره د دلایلونه الله غزاد ته چې پیدا کړی دی و اسمانونه ومن الارض یو د زمکه نه هم مثلهن پشان داګه اسمانونه خو دي بشکه دا خو اتفاقی مسله ده ځکه قران کې الله ډیرو مقاماتو کې دا لفظ د سات ذکر کړی دی ښا سبا سماوات دلتم فرمای سورته نبا کې براشي سبان شدادا او مخکې هم ډیرو سوراتونو کې دا خبره بیان شو چې اسمان نو ودی نو آیا اسمه کې ودی په دې کې بیا اختلاف دی بعض علماء لیکي ومن الارض مثلهن مواصلت نه مراد چې بعض علماء لیکي چې مواصلت چې دا په عادت کې دی ښه عادت کې دا به دلیل شو په دې خبره لکه څنګه اسمانونه ودی دا حزمت کې مودي بیا ښه به احادیثو کې د دې وضاحت شته بخاری کی صریح روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو تن زمکه هغه سپلا ظلمن نو پرز د قیامت چې دی وو زمکو پوری وان دا زمکه به توک شي د مره ته وا چول شي ښه معلومیږي چې زمکه وو دي ښه او بیا بعض محدثین یو حدیث نقل کین اکا تفسیر مظهری کی قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله او دا رنګ بعض نور محدثین د امام بهقی رحمه الله په حواله یو حدیث نقل کړی دی چې وزم کې دي او په هر ازمه کې چې دیم جدا آدم علی السلام دی جدا نوح علی السلام دی جدا شعیب علیہ السلام دی جدا ابراهیم علیہ السلام دی جدا موسی علیہ السلام دی جدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی مظهری کی دا حدیث نقل دی خان امام بهقی رحم الله دا حدیث راوړی دی لیکن دی حدیث ته چې دی ضعیف هر چا ویل دي ابو الحیان اندلسی رحمه الله دی حدیث ته موضوعی ویلی دی خاچ دا حدیث موضوعی دی ابن کثیر او امام زاهبی رحمه الله دی حدیث ته شاذ ویلی دی خان ځکه قران کوم صراحت نشته دی او نه صحیح حدیث په دې باب کې شته دی لہذا بهتر بدای چې په دې معاملې کې ابهام وکړي شي ښه که ابهم ابهم ما ابهمه الله الله چې خبره مبهم پرې کې نو تاسو مبهم پرې ده ځکه دا اوس مکه چې دین هغه سره زموږ رابطه نشته چې په دې اوس مکه کې آیا د دې مکه په شان انسانان شته او کنه دا یو مبهم خبره ده نو یو قول دا چې مثلهن مراد دینم مماثلت چې دینو دا په عادت کې دی عبد الله ابن عباس فرمایي چې مماثلت دا په عادت کې نه دی بلکې مماثلت چې دا په حصو کې دی خان حصو کې نو د زمکه چې دی غټي غټي حصي دي چا وو حصي دي نن سبا یو حصہ چې دین هغه ایشیا ده دویمه حصہ چې دین هغه یورپ ده درېمه حصہ چې دین هغه شمالي افریقا ده او سرلومه حصہ چې دین هغه جنوبي افریقا ده او شپږمه حصہ چې دین هغه امریکا ده اومه حصہ چې دین هغه بیا نیوزیلند ده او استرالیا دا وو حصي دي د مماثله چې دا په غټو حصو کې دي لکه څنګه اسمانونه غټ غټ دي دا چې زمکه کې الله وو حصي پیدا کړی دي غټه غټه او بعض علما لیکي چې دا مماثلت په صفاتو کې دي لکه څنګه اسمانونه الله مضبوط پیدا کړی دي راګیر کړی دی هر شیخ خپل په علم کې امتیازات د صورت طریقہ د طلاق الله دی صورت کې بیان کړم ادا رنګ اقسام د عدت الله دی صورت کې بیان کړم ادا رنګ ترغیبات الله ورکړ په دې صورت کې په امتثال د احکاماتو سورة تحریم ویلې کېږي او په دغه نوم باندې دا صورت مشهور او معروف دی امام شوکانی رحمه الله 1250 کې د وفات دی مختصر تفسیر داګه ته فتح القدیر ویل کیږي د لغت په میدان کې ډېر لوی کار کړی دی ښا هغه لیکي چې دې سورته تا سورۃ النبی هم ویل کیږي ځکه دې سورته کې لفظ د نبی راغلی دی علیه السلام او دا رنګي سورته لما تحرم ورته هم ویل کیږي تمام صورت محکم دی منسوخ آیاتونه په دې صورت کې نشته دی د سورته حجرات نه رسې نازل شوه دی 107 نمبر صورت ته مدنی صورت ته مکی آیتونه دی صورت کې نشته دی بیا دې صورت مخکنی صورت سره ربط په یو سو وجوه دی اول خود دې صورت او د مخکنی صورت ابتدا کې چې یو بل سره مناسبت ته ځکه هغه صورت هم شروع شو په یا ایه النبی سره دا صورت هم الله شروع کی په یا ایه النبی سره دیم دا چې مخکنی صورت کې احکامات د طلاق او احکامات د عدت ذکر شله دې صورت کې الله حقوق د زوجیت بیانې دې مقصد د پاره چې د خزې او د خاون په درمیان کې اتفاق او اتحاد پیدا شي دویم دا چې مخکنی صورت کې عظمت د رسول بیان شو اوس دې صورت کې الله فرمایي څوک چې د الله نبی خپه کوي هغه باندې به عتاب راځي ښه لکه ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما دې صورت کې الله د خاص زنانو تذکرہ کوي چې هغه د ازواج متطهرات ویل کی بیا داوود صورت چې هم دې کې بیا دوه خبرې دي یو ترغیب د الایتات الرسول اذیم حقوق د زوجیت په دې صورت کې بیانېږي چونکی دا سورتونه مدنی دي او مدینه کې حکم د جهادو نو قانون دا چې کور جوړ ساتخه خپل کور نه جوړه کوما کور کې جوړخ پیدا کوم ځکه د مسلمان کور چې جوړ وي چې دا تدبیر منزل ویلې کېږي نو دې وسې مجاهد به میدان جهاد کې بکار کول شي دیو د کور نه بیغمای او کو کور دی جوړ نه دی کور دی نه جوړ دی معنی دا چې اختلافات دی پکې جنگونه دی او طلاقونو خبرې دی طلاقونو مذاکرې دي دې سره بیا جهاد متاثر کی او جهاد متاثر کی دو سره چې اسلام متاثر کی الله خو اسلام آبادی په مسلمانانو باندې جهاد کولو بیا خلاصه د صورت صورت کې دوه رکوګانی دي او دولس آیاتونه وین دو سو سینتالیس د کلماتو تعداد دي بیا دویم آیات کې بیانې کې ترغیب د حنس قسم دې کړې دې خپل دې بیانو د رضا کولو د پاره نو قسم مات کړ قد فرض الله لكم تحله ايمانكم الله پرانستل د قسم چې دی جائز کړی دی ګناه خو نه دی قسم مات کو داګه کفاره ورکم بیا درې آیت کې بیانې کې دویم خطاب امت ته او رعیت ته سلم آیت کې بیانې کې ترغیب د توبې ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكم پنځم آیت کې بیانې کې تنبیه او تحذير امهات المؤمنین ته شپږم آیات کې بیانې کې ترغیب چې خپل اهل او عیال د جهنم د اور نه بچ کړي قوان فسکم واهلیکم نارام وما آیات کې بیا بیانې کې تخویب کافرانو ته اتم آیات کې بیا ترغیب د توبې د تاکیدن نهم آیات کې بیانې کې ترغیب د جهاد نو دې خبره ورله فایده ورنکړه چې کان تا تحت عبدین د دوه بندګانو په نکاح کې وی نوح علی السلام لوط علی السلام معلومیږي چې نسب نه پکاريږي دا لومبنه قانون دی چې خپل عقیده به درست کړي ګوره پرز د قیامت قرابت نه پکاريږي دا خو دنیا د چې قرابت پکاريږي جیل تلاړ نو پلار د تولار دی زوی ولار دی ورور ولار دی نسبی ولار دی خاندان در تولار دی جیل نه مدي راو باسي لیکن پرز د قیامت فلان صاحب بینهم یوم یذ ولا تسالون التب نسبون نه بیا یو لسم آیات کې دویم قانون بیانېږي ګور التي احسنت فرجها فنفخنا به من روحنا عقیده درست وا اگر چې داګه زندگی بغیر د خاون نو ټول عمر بیا هم جنت ته لاړه ځکام تور سره په دنیا کې چې یو زنانا بغیر د خاون نه ژوند تیري او خصوصا داګه زندگی چې هغه د بچپن نوي نه هو ډیر ډیر په آزمایشو کې گرفتار کی او بل بیا خاص کر تمام دنیا دې مخالف شوی و تهمتونه په لګول چې بچې دې کم زنه راغی یا اخت هارون ما کان ابو کم راسو و ما کانت امک بغیان کم زنه بچې راغی وګورم عقیده درست و او زندگی پاک و اگر چې يهودو کوشش کو چې دا مونږ نه پاک کو په دې باندې مونږ تهمتونه ولګو لیکن عقیده درست وا زندگی پاک او جنت تلاړه نو بعض علما لیکي چې دولسم آیات کې دریم قانون دی او بعض علما لیکي چې دریم قانون نه دی بلکې دا تشجیه د مؤمنانو ته په مثال د مریم بلکې یو خاص صفت الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي یا ایه النبی اے د الله نبی نبی اصل کې لیکي خبر ورکون کې لکه سورۃ النبا کې برا شمه تساءلون عن النبأ العظیم او نبی هغه کس ته لیکي چې هغه لوی خبر ورکي خان دا څه خبر چای کې خطر و مې چې نه منې انکار کوي نو خطرو تبزیم جهنم تبزیم مشکلات کې مشکلات کوم طلاق کېږي اې دا الله نبی لما تحرمو ولی بندې په ځان باندې هغه شی چې حلال کړی دی الله تعالی د پاره مفسرین دوه واقعات نقل کړي یو واقع امام علوسی رحم الله نقل کړي دا واقعیا بخاری کو مشته دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځان باندې د غبین شربت چې دین هغه بند کړو ها بخاری کی روایت ده حضرت عائشہ رضی الله عنها چې عادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بداو چې مازیګر تیم کې بام حسب معمول د ازواج مطهرات کورونو ته تخه چې کله وکورو او مختصر با لګي سار شو بیا وبلی بي بي خواته لاړ بیا وبلی بي بي خواته د مقصد د باره چې د دوسترګي یخي او زړه چې په یو ځای کې ټینګ وي سورته احزاب کې الله دا مسله بیان کړو نو زینب بنت جهش رضی الله تعالی عنها چا غبین را لګلې هغه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د باره د غبین شربت جوړو ظاهر ده چې هغه به غبین شربت جوړونو آی سره به ټیم زیات تیر دلته کې په تقاضای بشریت سید عائشہ رضی الله عنها چې دینو او حضرت حفصه دې دوه واپس کې مشوره وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمون خوا تراشي موږ ورته چې تا مغافیر خړلې دي مغافیر او مغافیر یو قسم خوشبو و هغه باندې مچه کې ناستم او داګه رس به راخ کو به داګه نه غبین جوړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مغافیر نه خو خپل خان نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې عائشه خوا تراغه نو دغه خبره ورته وکړه چې تا مغافیر خړلې دي چې د آیات نازل شوه د بار د ماریا قبطیه رضی الله تعالی عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځان باندې هغه حرام کړی و واقع داسې وشو چې حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ایجاد او وخت چې رسول الله زو مور کرا زما نو لاړه مور کرا تاسو یو کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې تتلی شي نو دلته کې داګه کمره داغي حجره چې دینو هغه خالی وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم آی کمرې ته چې ماریا راوسته ماریا قبطیه دا ام المؤمنین ده د شپې ناخ ته ټیم وچیم حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها د مور کو نراغله کمرې ته چې وکتل کمره بند وری وټکاو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم راووته او په چهره باندې چې دینو خلاوا چې وی کتل رستو ماریا ولاړه ده ام المؤمنین نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حفصه په کمره کې ماریا سره شپه تیر کړه دا خبره چې دینو حفصه برداشت نکړه او کیناستا غصه شوا په جلا شوا ابن عباس روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حبسه تو فرمایل ته خپکیګه ما چا توي بنا ما ځان باندې ماریه حرام کړه بس دینه پس بس ماریه ته نه نږدې کیګم او چا توي بنا الله دا صورت راولې کخه یا ایه النبی لم تحرمو امام قرطبی رحمه الله فرمایي الله چې عتاب را لګي مشفقانه عتاب را لګي خام دا د سور د قران دی کوم ځای کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خلاف اولا کارو شي ګناه خدای انبیا او پجن کې نشته دی خلاف اولا کار لکه دا خلاف اولا کارو شو الله مشفقانه عتاب راولېګو سورته عبسه کې براشي عبسه وتولان جاء علماء الته کوم مشفقانه خطاب دی خان یو تفسیر ته هغه ته محاسن التاویل ویل کی علامہ قاسمی رحمه الله لیکل دی هغه هم لیکي چې دا خطاب چې دی په طریقه د شفقت دی ها په طریقه د شفقت معنی دا چې زمانه بي بیبيانو په وجه خپل ځان په تکلیف کې ما جواب دا دعوت او جهاد دا به متاثر شي علامہ شربینی رحم الله لیکي السراج المنیر کې خطیب شربینی فرمایي چې دا تنبیه په دې خبره ده چې زمانه بي بیبیان رضا کول دا غره دا ستاد شان نه لري خبره ده یا ایو النبی اے د الله نبی لما تحرمو ولی بندې په ځان باندې لما تحرمو علی نفسک خپل ځان باندې ولی بندای علما لیکي چې بندول دیو حلال شي داګه بیا درې صورتونه دي یو صورت دا چې یو حلال شې دي او ته دا عقیده جوړه کی چې دا حرام دی دا خو کفریه عقیده ده او دې ته حرام بندش ویل کېږي کوم شی چې الله حرام کړی دی نو حرام به غني کوم شی چې الله حلال کړی دی نو حلال به غني ښه او دویم بغیر څه د مصلحت نه یو شی په ځان باندې بندول بغیر څه د مصلحت نه یو حلال شی دی په ځان باندې حرام کی په ځان بند کی دې ته بیا ګناه ویل کیږي دا څه باندې کوي الله چې دا څومره نعمتونه را لګلې دي انسانانو د پر را لګلې دي ولې په ځان باندې بندوي دریم قسم د مصلحت او د ضرورت په وجه باندې یو حلال شی په ځان باندې بندول دا بیا جایز دي خان مطلب دا ډاکټر تا ته وی فلان کې شی بنو خوري واخه بنو خوري تریو شی بنو خوري تریخ شی بنو خوري تا باندې بند کړو دا د مصلحت او د ضرورت په وجه باندې دا بندش دې دې ته بیا مباح ویل کیږي تبتغي مرضات ازواجک حال واقع شه د ما قبل نه په داسې حال کې چې ته تلاش کوي خوشحالي د خپل بیانو معنی دا چې دا یو جایز کار دی لیکن په دې وجه په دې وجه چې د خپل ځان په مشقت کې ما چوا تامو ډیر تکلیفونه نورم ډیر زیات دي په دې وجه ځان په مشقت کې مم مبتلا کو والله غفور رحیم الله بخنه کون کې رحم کون کې دا غفور رحیم په دې وی اگر چې پیغمبر ګناه نه دی کړی لیکن خلاف اولا کاروخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم قسم کړی چې زما غبین نس کم او کو واقعیا د ماریا قبطیه شي نو قسم یې کړی چې زما ماریا قبطیه ته نه نږدې کېږم الله ترغیب ورکې د قسم ما ته ولو او قسم چې ما ته نو کفاره موجود ده الله سانتیا را لګلې ده قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم دلته کې فرضات باندې مقرر کولو الله مقرر کړی دی په تاسو باندې پرانستل د قسمونو تاسو تحلل نه کیږي پرانستل زکا قسم کول سره چې دنو تا غټه ورکړه فلان کې کار بنو کوم الله کفاره را لګلې ده دا کفاره په ذریعہ باندې خپل غټه د قسم پرانځه او ایمان چې د جمع د یمین ده په معنا د قسم والله مولاکم الله اختیارمند شریعت د تاسو اشاره دې خبره ته چې شریعت کې ګورې تاسو اختیار نشته دی شارع الله دې او کلا چې پټکړه نبی الا بعض ازواجه بعض بیبیان سره حدیثا یو خبره بعض ازواجه مفسرین لیکي چې مراد د دینه حفصه ده رضی الله تعالی عنها په دواړو واقعو کې حفصه مراد کې دي شي او حدیثا نه مراد چې یا غبین حرام لی او یا چې دی تحریم د قبطی دی او بعض مفسرین لیکي چې مراد د دینم خلافت د ابوبکر دی او خلافت د عمر دی خان نو حفصی دا خبر عائشه ته کړې و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نورستو او بکر صدیق به خلیفہ بیا ورپسې چې د عمر سي بین یو قول دا درم قول دی خباز مفسرین نقل کړي خو په دې ما بیا صحیح سند نه کتلې صحیح روایت تنویر المقباس لیکي فلما نبعت به واظهره الله عليهم هر کله چې خبر ورک حفصیم چاله خبر ورک عائشه له خبر ورک حفصه چې دین عائشه رضی الله ورکړه په دې ګمان چې عائشه چې دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبوبه ده لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بما تسنوي ښه لیکن بعض روایتو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې راز اخکار کولو په دې اطلاع ور کولو خبر خپش نبی کریم صلی الله علیه وسلم او طلاق ور کړی مفصله طلاق رجعي ور کړی او بیا په زمانه د عدت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رجوع وکړه او رجوع ورې کړی و ځکه جبرائیل راغلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اطلاع ورکړو چې تا طلاق رجی ورکړ دی لہذا رجوع ک وجدا چې حفصه د موس پابند ده او دیم دا چې په کثرت سره روجی نیسی انا دا چې صائم الدهر وخم او دا دو بی بیانې وي چې او به همیشه روجی نیولې یو صفیه رضی الله تعالی عنها دویم حفصه وا او بل دا چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه بی بیان چې جنت کې ورته ملاويږي دا نمونه ورته وخور پای کې د حفصین عموما په دا وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا په زمانه د عدت کې رجوع وکړه مظهری کې لیکي معارف القرآن کې مفتی شفیع رحم الله هم لیکي فلما نبات هر کله چې خبر ورکا افسیم اخبرت به حفصته بسر النبي عائشه عائشه له خبر ورکو نو د حفصي ګمان دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې خبرېږي دا دلیل دی په دې خبره چې د حفصي هم دا عقیده وا چې پیغمبر عالم الغیب نه دی ښا په پټو خبردار صرف یو الله دی واظهره الله عليهم الله جبرائيل له ولګو او خبري ورک خپل نبی ته خبرداري کې چې ستاره راز حفصي چې دین عائشه ته خورې عرف بعضه وارض عن بعض عرف کی ضمیر فاعل راجی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او عرفات معنی تنبیه ورکولو معنا دا چې معنا دا چې دا چې تنبيه واچای کې وضاحت موخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنبيه ورکړه چاته حفصله تنبيه ورکړه او یا عرفات باندې ملامت یا کولو ملامت یا وکړه دا غیم او یا اعتراض کول داګه نه وعارض اپمان د سکته دی څه خبري بیان کړي او سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پټه وساتلې وعارض ام بازن سکتام بازن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعض خبرونو سکوت اختیار کړ وجدا چې دا خو یو دنیوي معامله وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیوي امور کې داسې دلچسپي نه ورکوله خان نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیاته دلچسپي چې ورکوله دینی امور کې ورکوله فلما نبا به قالت من انباك هذا هر کله چې خبر ورکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حفصه تام چې جبرائیل راغی او ماته اطلاع راکړه چې تام زما په خبره باندې عائشه خبر کړي نه قالت نفسي ګمان دا او چې عائشه به ویني قالت نفسي وی منم با کازم چاته له خبر درکړ دې دې قال نبانی العلیم الخبیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ما نه خبر را کړ دې هغه ذات چې په دې خبردار دې ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما الله ترغیب ورکړي دې دواړو ته یو حفصه ته او دویم عائشه ته او د دې آیت کریمه تعلق هم دی دغه واقعي سره خان امام بخاری رحم الله فرمایي چې ان تتوبا دې کې خطاب چې د عائشه ته او حفصه ته دی ان تتوبا کتا سو رجوع کوي الى الله الله ته فقط سغت قلوبکما یقینا مایل دي زړه تاسو دې توبې ته سغت په معنا د مایل کېدو تاسو زړه کې ميلان شته دي ميلان زکه دي چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحبت کې یې دا په ملګرتیا کې هغه زیات مهنت بزرګ باندې کوي په اخلاص باندې مهنت کوي او کو ګناو شي نو بیا ترغیب د توبې ور کوي یا سغت معنی د جوړېدو ستاسو سونه چې دینو توبې له جوړ دي زکات تاسو ایمان نه وړې دي په حالت د ایمان کې چې دینو توبه وکړ دا مفید دي قلوبکم قلبکم ویل پکارو زکه زونه دو دي مخکې ویلو ان توبه د عربو قانون دا چې تسنی اضافت چې تسنی ته نه کوي دغه اوس تنبیه ده عائشه او حفصه ته وان تظاهرا که تاسو مدد کوي په مقابله د نبی او د الله نبی چې دینو پریشان کوي او بعض علماء لیکي وان تظاهرا بترک توبه که تاسو مدد کوي په ترک د توبې چې تاسو توبه نه وباسئ فإن الله نو بشک الله مولاه الله ملګری د محمد دی او جبرائیل ملګری د محمد دی او صالح المؤمنین او نیکان مؤمنان چې څومره دي دا ټول ملګری د مؤمن دا ټول ملګری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي پیغمبر به تاسو له طلاق درکې او نیک مؤمنان چې دي هغه به خپل بچایم پیغمبر لا په نکاح کې ورکی دلته کې اوس بیا تنبیه ده او تحذير دي ازواج مطهرات ته امید دې چې رب د نبی ان طلق كنا ان شرطیه ده خان عام طور سره قران کې چې دینو اصحاب باندې یقین راځي لیکن دلته کې عصاب باندې یقین نه دی خان دلته کې عصاب باندې امید دی ځکه ورپسې لفظ د ان راغلی دی ان شرطیه امید دی چې رب د نبی ان طلق کنا ک طلاق در کی تاسو لام تقریبا جمع وی ښا تقریبا کنه صرف دو دی یو عائشه ده بل حفصه ده تقریبا دلته کې جمع وي امید دی چې رب د نبی ان تلک کنا ک طلاق در کی تاسو له نبی یو قول دا دی یعنی طلاق ورکون کې نبی دیم قول دا چې تلک کی زمين راځي ش الله ته بیا په دې صورت کې حکم د الله دی چې الله حکم کې خپل نبی ته چې طلاق ورکړي ازواج متطهرات له ان يبدله دا ان شرطیه ده ها شرط د وقوع ضروری نه ده ها نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بیان له طلاق نه دی ورکړي زکاو کې چې کوم صفات موجود وو دا رسول رسولاتن کی صفات د شپږ دا صفات په کامله طریقه هغه کې موجود دا په بل چا کې موجود نه دیو جنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ول طلاق نه دی ورکړي ان یبدله چې بدل کې ورکړي هغه ازواجن بی بیان خیرم من من کنا چې هغه به بهتري وي من کنا د تاسو نه مسلماتن شپږ صفات الله ذکر کړي او دې ته لګي کې صفات د عبدیت خان دا شپږ واړه صفات په ازواج متطهراتو کې موجود وو په شپږو صفاتو کې لومبنه صفت مسلماتن ظاهرا تابعدار ظاهرا تابعدار چې بل ورته ګوري هر کس گواہی کې چې د تابعدار دي خان حرکتون کې ته پته لګي چې د تابعدار دي خو فرض دا چې الته کې په مضارع ویلو او دلته کې په اسم فاعل سره وي ښا هدایت نحو کې تاسو ویل چې د فعل مضارع او د اسم فاعل یو بسره ډیر مشابهت دی ښا قانتات تابعدار د الله تائبات رجوع کون کې الله ته او مخکې ویلو چې ان تتوبا ال الله دا صفت الله ازواج مطهرات کې سوخه او تایبات ان کی اشاره دی خبره دا چې په وخت عصیان په وخت نه فرمانه کې الله ته رجوع کوونکې چونکه ازواج مطهرات خو معصوم نه دي د ګناهونو الله محفوظ پیدا کړی دي معصوم صرف انبیا دي چې دا هو په ژوند کې نه وړو کې ګناي نه غټ ګناي مطلقاً نه د نبوت نمخ کې ګناوي او نه د نبوت نرستو ګناوي نو تایباتن کی اشاره دی خبره تا چې په وخت د عصیان کې په وخت نه فرمانه کې رجوع وکي الله ته دا خصيفت دې چې بنده ګناو کی الله ته متوجي شي ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه ګناګار الله ته ډیر پسند دی چې هغه د ګناه نورستو توبه او باسي او پیمانه شي خپل په ګناه باندې عابداتن بندگی کون کی وای دا بیا داسې صفت ده چې د تمامو صفاتو جړ ده ښا تمامو صفاتو معنی دا چې دا مذکوره صفات دا چې بازواد متحراتو کې موجود دي نو په تقاضای عبدیت موجود دي خان ځکه دا صفات موجود کېدل یو په تقاضا د عبدیت یو دویم په تقاضا د ملوکیت وی یعنی فرشتہ ده پای هو ثواب نه ملاوي کنه نو په تقاضای عبدیت چې دا صفات جا کې موجود وي نو هغه باندې مهنت کی د مهنت نورس هغه صفت انسان ته ملاوي دي شي کوم بیا اور پسې بل صفت دې صایحاتن درې اقوال په دې کې مشهور دي یو قول دا چې صایحات ان مراد روزنی اونکي نو په دې ازواج متطهرات کې بیا خاص کر حفصه چې و دا صائم الدهر وخه ټول عمر به روزه نیوله دا دغه خصوصي فضیلت فضیلت دویم کوله چې صحیحات نه مراد هجرت کوونکی زکه دې ټول ازواج متطهرات هجرت کړو حقيقي هجرت هم کړو مکه پرې خوا او حکمن هجرت هم کړو ګناونه پریخو دریم کوله چې صحیحات النمرات سفر کون کې عبرت د بارے سفر کون کې او په دې باندې بیا تایید لري کې سورته حج آیت نمبر 46 او سورته مؤمن آیت نمبر 21 او سورته روم آیت نمبر 9 بیا علامه قاسمی رحمه الله محاسن التاویل کې لیکیم چې دا دلیل دی په دې خبره باندې چې زنانو د پاره سفر د عبرت چې دینو دا جایز دی خان لکه څنګه نارینو د پاره سفر د عبرت جایز دی دا چې زنانو د پاره هم سفر د عبرت جایز دی سیباتن دا اخیری دو صفاتونه په وو سره ذکر کړل ځکه کشاف لیکي چې دې دوه صفاتونو کې دا اخیری دو صفاتان چې دینو متباینان دي ښه دا د یو بل نه جدا جدا دي ځکه په یو مقام کې دا دو صفاتونه یو ځای کې دي نشي چې سیبه ومي او باکره ومي دا یو ځای جمع کې دي نشي اذیم دا چې بیا سیبات مؤمنانو ته ترغیب دی چې خپل اهل او عیال د جهنم د اور نه بچ کړئ اے مؤمنانو بچ کړئ ځان نه خپل اول خپل ځان بچ کړئ خپل ځان به د جهنم د اور نه څنګه بچ کړئ مفسرین لیکي چې فرایض کې اهتمام وکړئ ارکان د اسلام په پیژنې داګي پابندي وکړئ دیم دا چې کوم احکامات د شریعت دي پای باندې عمل وکړي چې کوم منهیات دي نو داغه نه اجتناب وکړي داغه پہچان چې کی قران او حدیث سره کی معنا دا چې تعلق وساته قران او حدیث سره واهلیکم خپل اهل او عیالم بچ کئ نو سر فرض په اهل کې ازواج مطهرات تخه دا دلیل نه په خبره چې ازواج متطهرات دا په اهل کې داخل دي ښه رد پر روافض باندې شیعاګانو باندې او اولاد چې دا پکې بیا طبعا داخل لې نارن نارن دای نه کراو ویلخه ځکه دا نار چې دینو دا د مؤمنانو په تخفیف کې ذکر دی ځکه نکارت دلالت په قلت باندې کیخه او نکارت دلالت په تخفیف باندې کوي او د کافرانو په تخفیف کې چې الله کم نار ذکر کړی دی سورته بقره کې هغه النار ویل دی ښا النار الف لام سره یلته کې ویل دی الف لام دلالت په کمال باندې کوي ځکه الف لام دلالت په معرفي باندې کوي چې کامل ور دیم معرفه کې مبالغه ده او سختی ده وقودها الناس چې خشاک داږي چې دغه به کافران وي الناس نه مراد کافران مشرکان په دې باندې دوه تاییدات ولیکه سورۃ آل عمران آیت نمبر 10 او سورۃ بقرہ آیت نمبر 24 اگر چې مؤمن مجرم دی جهنم تلاړ لیکن دې بالته کې وقود نه ښه ځکه الله کریم دې د تطهیر د پاره جهنم ته داخل کړي د تعذیب د پاره جهنم ته نه ده داخل کړي هغه انسان چې هغه به د جهنم خشاک وي چې کم مجرم کم انسان د تعذیب د پاره الله جهنم ته داخلي او کم انسان چې د تطهیر د پاره الله داخلي تطهیر د پاره د پاکۍ د پاره ځکه دنیا کې ګناه کړی دی نو اوس داغه پاکی دا و چې د توبه دنیا کې وکړه لیکن د توبه ون نه وکړه د دغه شان د دنیا نه لاړ اوس انت چې پاکی کېږي نو جهنم ته وځي سزا به تیری پس داګه نه بده راوځي بیا بده جنت ته ځي والحجاره تو غټي وي غټو مراد باز علماء لیکي چې د بوتانو غټي ا غټي چې د کوم غټو نه بوتان جوړ شي داو د توهین د پاره بام الله دې جهنم ته ورځي اذیم کولا چې مراد د دین عام غټي دي دا بیا خصوصیت د ور د جهنم دی خان زکات د دنیا ور چې د نه غټه نه سوځي د جهنم ور چې د نه غټه سوځي او دریم کول د عبد الله ابن عباس ته او د عبد الله بن مسعود دی هغه فرمایي چې الحجارت مراد د دینو کبریت دی ښا کبریت چې هغه زیړی ګټي دی پښتو کې ورته ګوګل وای ښا ځکه هغه فورا ور اخلي او ور چې واخلي نو بیا انسان سره انخلي او بدبویو مې داغیم او لګیم داګه تک توري بیا علیها ملائکۃ مقرر دی پاګې معنی فرشتي قنازم سخت طبيعت والا شدادم چې طاقت وري دي دانه چې ته زمو رشوت ورکم او دو دفع دو هم کوي که کافران دا وي چې موږ به پرز د قیامت بانو باندې ځان بچو اګام تور سره دنیا کې باندې کیږي کنه اگر زه شاکوټ راتلم ما سره موټر سایکل باندې رسیو تن ناستو رشیده کې پولیس والا ولاړ او چا سره چې دا ماسک ورته وي چا سره چې ماسک نو نو نیو بای هلته به درو وګونه پی پینیول ما سره خرمالو مخنه رومال تاو کړو ما سره روستي او تن ناستو هغه سره ماسک نو دا پولیس والا ته تاسو کو چې ماس ته سکه وی خرن شو کور کې می انزل لور کړی دی نو باندې ورته وکړه پاګه باندې باندې هغه پریخ بیا چې مونږ کته راغلو هغه ماته وی مور ته باندې وکړه ما سره نو ماسک وی کې یو تن دا وی چې زما پرز د قیامت باندې وکم په باندې بزان خلاص کوم یا ایو الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا مخکې د عذاب تذکرہ او خاص کر د کافرانو د عذاب تذکرہ اوس دلته کې الله مؤمنان له ترغیب ورکړي د توبې چې عذاب نه بچ کېږي په توبې سره او توبه هم چې ده توبه نصوحه نصوحه توبه یا ایو الذین آمنو اے مومنانو توبو الی الله رجوع کې په طرف د الله توبه واسه الله ته توبه النصوحه دا نصوحه چې دین دا د نصح ناغسته شوی دی یا د نصح ناغسته شوی په فتحې د نون سره یا په ضمې د نون سره الکی ګندګی ته چې ځان دې په ګناه ګنده کړي دي اوس دا ګندګي چې دین دا به ختمي کې په دې چې رجوع کې الله ته او بعض علماء لیکي چې نصوحه چې دینو نو دا اغسته شه د نصاحت الصوبنه لکه کپل سری شي اوس دا غي علاج څه دی ګندل څنګه دا کپل سری شو د یو بنه جدا شو دا ټوکړي دا چې دینو تاسو په ګناه سره دال الله نه ځان جدا کړ الله نه تاسو تعلق کټ کړ اوس داګه حل دی چې توبه وباسئ توبه او بیا امام نووي رحمه الله دا د حدیثو کتاب ته هغه ریاض الصالحین ویل کیږي دا هغه په باب د توبې اخر کې لیکي چې قال العلماء والتوبه واجبه من كل ذنب علما لیکي چې توبه واجب ده د هر ګنا نه فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله فلها ثلث فلها شروط ثلاثه فلها ثلاثه شروط کچرتا معصیت داسي چې د دوه د الله په درمیان کې د مجرم او د الله په درمیان کې او کله هغه نه روس بیا هم نږدې شون بیا دې توبه وباسي ښا بیا دې مضبوطه اراده وکړي که بیا نږدې شون بیا دې توبه وباسي الله بیا قبلې ښا حدیث کې راځي ترمذی کې روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله د بنده توبه قبلې تر څو پوری چې مړی आवाज نه کړي ښا حالت د ځن کدن پني راغلی د ځان کدن پورې الله توبه قبلې د توبې دروازه کلا و ده دا درې شرایط په هغه وخت کې وی چې کله معصیت چې ده بین العبد او بین الله او که چرته معصیت وی تتعلق بآدمین فشروط اربعه کماسیت نازو چې داغه تعلق د بنده سره و بیا داغه سلور شرطونه دي درې شرطونه دغه دي چې کوم بیان شنه او سلوم شرط دا چې دلته کې اصحاب معنی دی یقین دی ښا یقینا تاسو رب ایو کفرا چې لري بکی د تاسو نه ګناو نه تاسو ويدخلکم داخل بکی تاسو جنتونو ته چې بهيږي بالان دا غنه ولې نو دوه خبرې دي او مراد دینه تمام صحابه دي یا ماهو مایت په ایمان کې دي لکه څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو دا چې تر قیامت پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان هم ایمان راړم الله به دا ټول د جهنم د شرمندګۍ نه بچ کیږي نورهم یسعا بین ایدیهم و بی ایمانهم دا علت دما قبل دی الله بدون شرمندګي پر ورځ د قیامت ولې زکه دوسر برنا وي او رڼا د ایمان به نورهم رڼا د ایمان د دوی ساروانه به یا به منډي وخی بین ایدیهم مخکې د دونا او بی ایمانهم او په خي طرفونو د دونا شمائل اور خلف چې دینو هغه مقایسه مراد دي ښه یو معنی دا ده لکه سورته حدید کې ما تاسو ته ویلو نو شمایل چې د ګس طرف او رس چې دا مقایسه تن واغسته شو معنی دا چې هر کله مخ کې راناشته نو رس ته هم راناوي خې طرف ته راناشته نو ګس طرف ته هم راناوي یو معنی دا ده دویم معنی دا نورهم یسعا بین ایدیهم و بیا ایمانهم رنا د مؤمنانو صرف ممخ کې او خي طرف ته وي ګس طرف ته ورستو ورنا ني ولې زګای طرف ته منافقین وي الله مدار نه منافقین نه ورکیخه دیو جن الله مخکنه طرف ذکر کو خیر طرف ذکر کو یقولون ادو بوی ربنا ای زمونږ رب اتمم لنا نورنا واغفر لنا درنا د حفاظت لپاره بدوي چې الله درنا چې زمونږ ځای نشي اے زمونږ رب پرو ساتي مونږ له زمونږ رنا او بخنو کې مونږ ته بعض علماء لیکي چې دا تاکید دی خپل کور خساتای دې مقصد د باره چې تاسو جهاد کول شئ اوس دویم خطاب کې الله ترغیب د جهاد ورکړي یا ایه النبی یا الله نبی جاهد الکفار سختی کوا په کافرانو باندې او منافقین او منافقین باندې یو جهاد یو دویم قتال دی د دې دواړو په درمیان کې عام خاص فرق دی خان ځکه جهاد عام دی او قتال خاص دی جهاد د جهد دا څه شی دی هر مهنت ته ویل کېږي چې الای کلمت الله د پاره هغه تدریس دی هغه تصنیف دی او هغه تبلیغ دی او هغه قتال دی هر مهنت مراد دی کته جبه استعمالایم قلم استعمالایم او که وخت خرج کایم دی ټولو ته جهاد ویل کی دیو جن الله کریم مکی سورتونو کې حکم د جهاد کړی دی ښا دا جهاد چې دا د مجاهدین بیا د مهنت او د کوشش نه چې الای کلمت الله د پاره ځان وکړو مهنت وکاو کوشش وکړو دویم قسم قتال دی هغه خاص دی ښا چاله کافر وینه تولی او میدان جهاد کې جنگ دي نو په دې صورت کې بیا سه اعتراض نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې تال منافقین سره نه دی کړي او راکنه ځکه لفظ د جاهد راغلی دی خو بیا هم در باندې اعتراض واردېږي چې کفار چې راغلي دي سره راغلي کفار نبی کریم صلی الله علیه وسلم هو قتال کافر سره کړي دیو جنا مفسرین لیکي چې یا ایو النبی جاهد الکفار والمنافقین دا و و راوړ دي د کفار او د منافقین په درمیان کې مغایرت ته اشاره ده چې یو اړخ د کافرانو جهاد دی بل اړخ د منافقینو جهاد دی د کې فرق دی الله تقسیم کوي چې کافرانو سره چې کوم جهاد دی نو هغه د توري جهاد دی یا ایو النبی جاهد الکفار بالسیف د توري په ذریعہ کافرانو سره جنگيږي او منافقین چې دین هغه سره خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم jihad نه دی کړی مراد دینه چې دینو روح المانی کې لیکي چې ول منافقین بالحجته دلائل به بیانوا او تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس لیکي چې ول منافقین باللسان منافقین سره چې کوم jihad دین دا جبي په ذریعہ باندې امام رازی رحم الله فرمایي چې منافقین سره جهاد نه چې دا قباحتونه بیان کړي دا و چې کوم شرارتونه دي هغه بیان واچي دا مرز د تاسو کې دا مرز د تاسو کې هغه سورته منافقون کې الله بیان کړی دي او سورته توبه کې الله بیان کړی دي واغلظ علیهم سختی کوا په منافقین باندې دوهم ضمیر منافقین تراجه زکه غنځدي اصل په مرجع کې قرب دی ښا او سختی دا ده چې دونه خلاف شرع یو حکم صادر شي نو حد به قائم کوا اغلا یو پر الله سے کټ زنا یو کړنو رجمی کا قتل یې کونو قصاصا نه وجنه او بعض علماء لیکي چې علیهم کې ضمیر دوانو تراجه دي کفار ته هم راجه دي منافقین ته هم راجه دي نو معنی دا چې د دوانو په مقابله کې زمان نبی سخت ودرېګا سب نرمی بنا کئے کافر سره هم نرمی نه کوي داو د شان مطابق منافقین سره هم نرمی نه کوي د شان مطابق وما واهم جهنم ضمیر دوانو تراجه دي د دې دوانو زید پاتې کېدو چې دی هغه جهنم دی خان لکه الله بل دې کې فرمایي ان الله جامع الکافرین والمنافقین فی جهنم جميعا الله با کافر او منافقین ټول په جهنم کې جمع کیږي وبئس المصير او ډیر بد ځای ذکر دي دوه ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط دو قوانين الله ذکر کړي لومړی قانون دا چې ستا عقیده درست نه وي نو ګوره قرابت نافع نه دی ښه بیا علما لیکي چې دې کې ازواج مطهرات ته تحذير دی او تنبيه ده خان لکه پنځم آیات کې فرمایلیو کدا الله د رسول نه فرمانی کوي تاسو نو ګره یاد وساته چې نسب باندې جنت ته نشئ تللی په دې با جنت نه دی چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیان یو بلکې تابعدارې باندې به جنت ته ځي الله د دوه بیبیانو تذکرہ کوي یو د لوط علیہ السلام بیبی ده دویم د نوح علیہ السلام بیبی ده الله بیانې په مثال کې کافر وتا بیبی د نوح علیہ السلام بیبی د لوط علیہ السلام د نوح علی السلام بیبي علما دا غي نوم لیکي چې دا غي نوم والعو خا او د لوط علی السلام د بیبي نوم واحلو او بعد چې والهو روح المانی لیکي مقاتلم لیکي او الله دلته کې تعبیر چې کوي امرات نوح و امرات لوط سره کوي دې کې اشاره دې خبرې ته چې موافقت نو خا ځکه کنا د خځه او د خاوند موافقت چینوال دکی بیا تعبیر چې کې ازواج سره کیخه یا ایو النبی قل لازواجک او دا رنګي کله زوجات راځي وی دا دواړه په نکاح د دوه بندګانو کې هغه دوه بندګان څوک نوح علی السلام او لوط علی السلام الله رسولین یې نه وکړ کانا تا تحت رسولین بلکې عبدین یې بیا ورپسې وی من عبادنا دلیل دې په دې خبره باندې چې بهترین صفت انساني صفاتو کې چې نو هغه عبدیت ته خان انبیاء ته چې مقام د رسالت ملاويږي نو دام په صفت د عبدیت ملاويږي ښا چې عبدیت کې داسې خاص مقام ته ورسیږي چې هغه مقام ته بل بند نه رسیدلې الله دې چې دینو نبوت ورکی بیا ورپسې وی صالحین فخانتاهما دې دوالو خیانت وکړو خیانت نه مراد کفر او منافقت دی خان زنا مراد نه دی ځکه حدیث کې راځي عبد الله ابن عباس فرمایي ما وغت امرات نبی قط زموږ په شریعت کې کافر سره نکاح حرام دی فلم یغنیانهما من الله شیئا نو دفنکم دې دوار نه د الله د عذاب نس شي او ویل شل دې دوار ته چې داخل شي او تا سره د داخل دن ګنام وزرب الله مثلا الله دویم قانون ذکر کړي چې کله ستاسو عقیده درست وي اگر چې ستا تمام خاندان کافر دی مشرک دی هغه تعالی zarar نشي درکول دلته کې الله مثال کې زنانه ذکر کړي امرات فرعون حضرت آسیہ رضی الله تعالی عنها الله بیانې په مثال کې د پاره د تیزی دا کسانو چې ایمان راوړې دي امرات فرعون بیبي د فرعون او للذین آمنو په دې کې الله مؤمنان له تشجیع ورکی ښه چې دا یو زنانه و چې خاوند کافرو او خطرناک کافرو خو چې د مجرم په اډو کې به میخونه ټکول دا سه خطرناک کافرو باوجود دغه خطرې بیا هم آسیه رضی الله عنها خپل ایمان تر مرګ پورې محفوظ کړی و فرعون په څومره ظلمونه کړی باوجود دا ظلمونه هغه ایمان نه پرې ښه وفاداری کړی به دعا وغوښته الله داګه دعا قران کې ذکر کړه امرات فرعون دلته کې الله امراه ویخه زوجه هم نه وي ځکه د آسیه او د فرعون پوره مناسبت نه وخه ډیر ظلمونه په فرعون کړیو ښا قاضي ثنا الله پانی پتی رحم الله فرمای چې امرات فرعون نه مراد چې د آسیه بنت مزاحم ده او دا د الله دشمن په نکاح کې و ولم یزرها کفرهم د فرعون کفر چې د هغه نه zarar ورنکخه مفسرین لیکي چې کلام موسی علی السلام غالب شو الله بچ کو د فرعون د ظلم نه موسی علی السلام دعوت چلول شروع کړه او دغه دعوت چې دین واسي ته ورسېده کلمه ویله مسلمان شو فرعون ته پته ولګی دا فرعون چې د هغه په لاسونو کې اخپو کې سلور میخونه ټکو او بیا چې دینو یو غټه غټه وا فرعون ورته ویناو چې ما ته سجده وکړه کني دا غټه غټه په تامن ورزوم دغه ټایم کې د دعا وغوښته اګټو لګي دا په بدن چې روح پکې نه وخه تکلیف محسوس نه کړ اس قالت کنه چې هغه وې ای زما رب دلیل دې په دې خبره باندې چې انبیاء او اولیاء په مصیبتونو کې الله تعالی کړه دې خان دیوې زما رب تیار کې مال اندکا خپل په خوا کې بیتن کور الله د مکان نه پاک دی خوا قریب یو که بعید وي دا د متشابهاتونه دي خان فل جنت یې په جنت کې ونجنیو بچ کې ما من فرعون د فرعون نه یا نکاح د فرعون نه وعمله داغه د عمل نه چې هغه کفر او شرک او یا عمل عمل نه مراد چې عمله داغه ده دا اوس دوی مثال الله ذکر کې د مؤمنانو د تشجیع لپاره مخکنه دویم قانون ای کوم تشجیع وخه او تشریح دې مثال دا ده چې ګوره مای مریم د خاون نه بغیر داغي ژوندۍ و یو خبره او دیمه خبره بلې غارت تمام يهودو کوشش کو چې دا موږ بدنام وکړو لیکن هغه پاک وخه دا پاکوالی په دې باندې الله داګه پاکي آسماني کتابونو کې راولې غلخه يهود zarar او د يهود تان چې دیم مای مریم له هیڅ نقصان ورنکخم اے مؤمنانو تاسو هم پاک ژوندۍ تیروي اگر چې دا تمام کافران کوشش کوي تاسو نه پاکي تاسو باندې الزامونه تهمتونه لګي دهشتګردۍ الزامونه لګي کله وسوي کله وسوي دا الزامونه او دا تعنونه غره تاسو له نقصان نشي درکولې او بیان کړی دی موږ مثال د مریم چې لور د عمران و هغه چې حفاظت کړي او د خپل عورت خپل د شرمګاه حفاظت کړي احسنت کی هغه ته اشاره ده خپل په اختیار کې خپل شرمګاه محفوظ ساتلو د زنانه محفوظ ساتلو د نکاح نه محفوظ ساتلو فنفخنا فيه من روحنا نو پکو مونږ باندې کې دا فيه کې ضمیر فرج تراځي دي او سورته انبیاء ایت نمبر 91 کې فنفخنا فيها راغلي دي فنفخنا فيها من روحنا په اعتبار د معنا دا مؤنث دی او په اعتبار د لفظ چې دینو مذکر دی نو ال د کی ضمیر معنا ته راځي دی په دغه وجه ال د کی هاو وي او دلته کی ضمیر الفاظ ته راځي دی نو الفاظ د دې چې دینو دا مذکر دی دیو جن فنفخنا فيه وي من روحنا کې من زائد دی وصدقت او دې تصدیق کړو بکلمات ربها مراد دین احکامات در رب دي او کتبه نه مراد تمام آسماني کتابونه وکانت من القانتين او داوا د پورا تابعداري کوونکو نه قانتات یې ونه وی ښا قانتين وي یعنی په دې کې د نارینه خو وي وخا لکه څنګه یو نارینه پورا تابعدار وي او د کفر مقابله کوي داسې مای مریم وخه سمره الزامونه تهمتونه په لګیدلیو لیکن د مظاهره د رجولیت کړي وا او د صبر او استقامت نه کار اغستیو په دا غوځ الله هغه له مقام ورکو امتیازات د صورت الله کریم دی صورت کې چې دینو د خزه او د خاون په درمیان کې د اتحاد پیدا کولو ترغیب ورک او دا رنګ د ازواج متطهرات او سب شپږ صفاتونه الله ذکر کړل ترغیب د توبې دی صورت کې بیان شو ترغیب د جهاد هم دی صورت کې الله بیان کړ سورت مانعه ورته هم ویل کېږي سورت منجیه ورته هم ویل کېږي او سورت المجادله یا مجادله هم ویل کېږي دې سورت ته او سورت الواقعه ورته هم ویل کېږي او سورت المنع ورته هم ویل کېږي او سورۃ تبارک الذی ورته ویل کی قران کې بعض سورتونه داسې چې دا نمونه ډیر زیات وي مکی صورت ده بل اتفاق مدنی آیتونه پکې نشته او د سورته تور نرسته نازل شوه د 77 نمبر سورته ته تمام سورته محکم دي منسوخ آیاتونه به نشتی بیا رمض د دې سورته مخکنی سورته سره په یو سو وجوه ده اول دا چې مخکنی صورت کې حقوق د زوجیت ذکر شنه اوس دې صورت کې الله خپل حقوق بیانې دیم دا چې مخکنی صورت کې ترغیب د جهادو اوس دې صورت کې الله مسله د توحید ذکر کړي چې جهاد وګوره دې لپاره کې ښا بل دا چې مخکنو صورتونو کې خاص کر سورې تحریم کې الله مسله د انفاق ذکر کړی و دې صورت کې اوس الله برکت بیانې تبارک الذی بيده الملک د الله په لار مال خرج کوه الله به دې کې برکت اچي بیا داو د صورت نفی د شرک فی البرکات بکی آیت نمبر 1 کې نفی د شرک فی العلم بکی دریو آیاتونو کې او 30 آیاتونه دي د کلماتو تعداد چې دینو 330 دی د حروف تعداد چې دینو هغه 1300 دی بیا آیت نمبر 1 نه تر آیت نمبر 5 پورې الله داوود صورت په ذکر کې او په دې باندې باندې پنځه دلایل بیانېږي بیا آیت نمبر 6 نو اخر آیت نمبر 11 پوری تخفیف اخروی وی او آیت نمبر 12 کې بیانې کې بشارت او آیت نمبر 13 کې بیانې کې شپږم دلیل عقلی واسرو قولکم او جروبی او 14 15 دي کې بیانې کې هم دلیل عقلی بیا سولہ ستار اٹھانا کی بیانی کی تخویف دنیاوی او انیس کی بیانی کی اتم دلیل عقلی بیا بیس اکیس کی بیانی کی زجر بالشرک بائیس کی بیانی کی نتیجہ د دلائلو او سره بس جرو مې ښه بیا آیت نمبر 13 کې نه هم دلیل عقلی دی 14 کې بیا لسم دلیل عقلی دی او 25 26 کې بیا زجر دی 27 کې بیا تخویف دی او 28 29 د دوه آیتونو کې بیانې کې مطالبه مطالبات دلیل عقلی او مطالبات دلیل نقلی اذن وهو على كل شيء قدير دیتا دلائل عامه ویل کیخه برکتونه دا غزاد په اختیار کې دي بيده الملک چې خاص داغه پلاس کې حکومت دې دار شي دا تبارک د بارون باندې دلیل عقلی شو او یت چې دا د متشابهات نه دي خان وهو على كل شيء قدير دا دلیل ثانی دی لپاره تبارکا یا دلیل دی په دلیل باندې دړم بنی دلیل دلیل دی معنی دا چې بیا د هل ملک دا الله په لاس کې وری ملکیت دار شي دې زکه او والا کل شین قدیر هر سمون قدرت لرون کې او کل شین نمرات تمام مخلوقات دي زیروح دی او که غیر زیروح دی زی عقل دی او که غیر زی عقل دی په تمام مخلوقات باندې د الله قدرت ته په بل شي کې برکت مګنای سورت فرقان کوم دا مسله بیانې ده تمازان کړولې او تفصیلی دا مسله ته کې بیان شوی چې برکات ټول د الله طرف نه دي الله غزاد ته خلق الموت چې پیدا کړی دی موت والحیات او ژوند نو موت او حیات الله ذکر کی دته لیکيږي مبدی ته برکات خو ځکه تن ژوند دی په دنیا کې الله دل جن ژوند ورکړي دی هر کله چې دا ژوند الله دل ورکړي دی برکاتم دل الله ورکړي دی ګل او بیا چې د وفات شو دنیا نه لاړ عالم برزخ ته منتقل شو دال دغه چې کوم د برزخ برکات دي هغه هم ته ملاوي کې نو هغه من جانب الله دي د انسان دو حالات وی دي نه بار نه ښه یا به ژوندې یا به مړ په دې دوه حالاتو کې برکات ده د الله محتاج دي یو اعتراض واردېږي چې خلقه هو نه کیږي یو معدوم شي له وجود ورکول د دې نسبت موت ته څنګه کیږي د موت وجود نشتی دیو جنا بعض مفسرین لیکي چې خلقات من تقدیر دی ښا الله تقدیر کې لیکل دی موت دا غره حیات لیکل او بیا تفسیری مصدری کې قائد ثنا الله پانی پتی رحم الله فرمایي چې حیات په درې قسم دي یو قسم حیات ته چاغه ته اعلی حیات ویل کی دیم قسم حیات ته چاغه ته متوسط حیات ویل کی دریم قسم حیات ته چاغه ته ادنا حیات ویل کی په دې دریوانو حیاتونو کې چې کوم اعلی حیات ته اعلی حیات دا حیات الله مؤمنانو ته نصیب کړی دی خان دا قسم هغه حیات ته چې په دې سره د معرفت د الله وکي دا سه حیات چې الله پیژني خپل خالق او مالک پیژني دا قسم حیات چې د انسانانو پورې خاص دی لہذا کم انسان چې معرفت د الله او کونو دې ژوند دې ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند دې او ابو جهل مړو او بکر صدیق ژوند دې او کافران مړو دا قسم حیات چې دین دا چاہے سر معرفت د الله کېږي نو دا خاص د مؤمنانو باندې ځکه مؤمنانو چې دین د الله معرفت کړي دي کافرانو نه دی کړي لہذا مؤمنان هغه ژوند دي او کافر چې دینو هغه مړ دي ښه او دی حیات الله اشاره کی سورۃ انعام آیت نمبر 122 کی او من کان میتن فاحیناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها اي هغه سره چې هغه موږ ژوندم ایمان ورکړې وي او بیا هغه موږ رڼا د ایمان ورکړې ده يمشي به في الناس خلق کې دې ګرځي کمن مثله فی الظلمات ليس بخارج منها د بشان دا کافر کې دی شي د بشان دا مړ کې دی شي چا کافر دی چوتون کې نه دا غتیرونه دی پسې بیا بل حیات دی چاغه ته متوسط حیات ویل کیږي دا قسم هغه حیات چې انسان په حرکت کولی شي سکول شي حرکت لاسونه خوځي سترګې خوځي اخپې خوځي بدن خوځي دا قسم حیات ته دا صرف د حرکت د باره حیات ته دا قسم حیات نسبتا د مخکنی حیات نه بیا عام دی ښه دا قسم حیات الله بیا کافر لوم ور کړی دغه کافر صرف حرکت کی دنیا کی حرکت کی لکه څنګه د ونی څنګه حرکت کوي دا سدا کافرم حرکت کوي تاسو ورې کړئ ځکه د کافر معرفت د الله نه دی کړی او دی حیات الله اشاره کی سورته بقره کې کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم الله وای چې تاسو مړ وای موت نه مراد هغه موت دی چې صرف حرکت نه کنتم واتن الله تاسو مړ وای نشو تاسو وجود نو یا نو ته تاسو دا باو کو سرب کې فاحیاکم ثم یمیتکم بیا تاسو ژوند کړای اوس حرکت کول شي بیا به تاسو باندې مر راولي نو دا دویم قسم حیات چې نو دا حیات د حرکت ته رومنه قسم حیات چې نه حیات د معرفت خو دی پسې بیا دریم قسم حیات دی دا قسم حیات بیا ډیر عام دی ښا دا بیا هر وجود د پاره هر وجود ته دا قسم حیات ملاو شوی دی دګي بیا جمادات هم دي په دې کې بیا فصل هم داخل دی په دې کې بیا ونی هم داخل دي لکه الله فرمایي یحیی الارض بعد موتها دا قسم حیات بیا عام دی الذي خلق الموت والحیات الله هغه ذات دی چې پیدا کړی دی موت ول حیات او ژوند لیبلوکم دې لپاره چې امتحان وکړي تاسو چې تاسو کې کوم یو خسته عمل والده دلته کې احسنو وي ښا اکثر یې ونري علم دا شوا چې پرز د قیامت د عمل حسن ته وکتل کی کثرت ته نه کتل کی چې دا سمرا نفلونه کړی دي سمرا تسبیحات دی ویل دي بلکې حسن ته وکتل کی په دغه وجه پرز د قیامت د اعمالو شمارل نه دي بلکې تلل دي اعمال به تلل کی او هغه دی غالب رحم کوونکی الذي خلق سبع سماوات طباقا سلورم دلیل عقلی الله غزاد ته چې پیدا کړی دی اسمان نتبا قلان دی باندې ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت ما استفهامیه دی آیت ګوري یا معنا فیه دی تنو ګوري فی خلق الرحمن اضافت د خلق رحمان ته چې شین دا تعظیمن دی خان معنی دا چې اسمان لوی دی د دې پیدا کون کې لوی دی کنه عظمت د مخلوق دلالت کوي په عظمت د خالق باندې آیا تو ګوري په پیدایش د رحمان کې من تفاوتن من زائد دی یا من بیانیه دی من تفاوتن څه تفاوت ته ګوري پکې څه نقصان یا څه عیب پکې ته ګوري فرج البصر نو اگر زما خپل سترګې فرج البصر فرج امر دی علما لیکي چې فا جزائیه او د دې شرط چې د نو حذف دی ښا هغه دا ان زعمت کو ته ګمان کای چې کې دې شي په تکرار د بصر کې په تکرار د کتو کې په تفاوت ښکار شي الله یې بار بار وګوره بار بار وګوره درځي وګوره د شپې وګورم دا کرتین دا تسنیه د کرتون ده معنا دو ځله نه بلکې بار بار بار بار لکه لبیک تسنیه ده کنه لبیک دا دا معنا خو نه چې صرف دو ځله بازه حاضری کوم بلکې بار بار حاضری وکوم بار بار دغه رنګ کرتین بار بار وګورم ينقلب جواب امر دی واپس بشي تا تعال بصر نظر ستا خاصيا نامراد وهو حسير او حال دا چې دې بستړي ستړي ستومانه ينقلب اليك حال يولو وهو حسير چې دا حال ثاني دی ښه دلته چې کوم حالات ثبوتیه ذکر کینو دا هم برکات د اسمان دي کوم ځکه صورت ابتدا کې الله ویلو تبارک الذی او یقینا خسته کړې دې موږ اسمان د دنیا معلومیږي چې نور اسمان نه چي دي دا خستنی دي پستورو ها دا چې کوم اسمان مونږ ته نږدې دي دا الله خسته کړې ده پستورو سره بمصابيها پستورو په دیو سره ځکه مصابيح جمع د مصباح ده مصباح دیوی ته ویل کی وجعلنا رجوما للشياطين او ګرځولې دې موږ هغه ستوري وشتون کې لپاره د شیطانانو ځکه په دې سره شیطانان وشتل کیږي هغه شیطان چې هغه د وکسارین د پاره بر لړ شي او تیار کړی دی موږ د شیطانانو د پاره عذاب سعیر عذاب د ور بلکړی شوی او دا تخویف به وی آیت نمبر 11 پوری وللذین کفروا دا عادت ته په لهم باندې واعتدنا لهم واعتدنا للذین کفروا او تیار کړی دی موږ لپاره دا کسانو چې کفر کړ دې پر خپل عذاب د جهنم کفرون مراد مشرکین فی البرکات دی چې برکات الله پیدا کړی دی نسبت غیر الله ته کوي وبئس المصير او ډیر بد زیاده ګرځي دوی اذا القوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور الله مزید حالات ذکر کړي تخویف او کلا چوغور زول شي دا کافر وهي تفور او حال دا چې دا جهنم به خود کیږي خان دا هړېدل بني د خر پشان بلکې دا جهنم به خود کیږي او خاص کر دا جهنميان چې ورته نږدې شي نو جهنم دا خپل خوراک ملاو شو نو جهنم دا خود کېدل به نورم زیات شي خان لکه یو انسان چې ډیر غوسی او د سخت غوسی په وجه باندې دا غرګونه پټاو شي بلډ پريشر دا های شي زندگی ختم شي دا کنایه د سخت غوسی نه خان قریب دا چې وچوي دا جهنم من الغیظ د وجه د غوسی نه کله مول کې فیها فوجن سالم خزنتها هر کله چې ورځول کېږي بیا په دې جهنم کې فوجن دلې د کافرو مخکې ویلو چې اذا القو اوس الله یو یو جماعت ذکر کړي یو یو جماعت د کافرانو وګرځول کېږي لکه سورۃ زمر اخر کې الله ویلو چې شړل کېږي با جهنميان دا ډلې ډلې با د جهنميانو شړل کېږي جهنم ته سالهم تپوس بکی دی جهنميانو نا خزنتها چوکیدار د جهنم او دا تپوس چې برای الزام حجت ته چې حجت به لازم شدو من شدو اقرارو کې چې رواقي دنیا کې راغلو یې راور کوونکی لیکن فکذبنا موږ تکذیب تکذیب وکړو یا دا تاسو چې کې د عذر د ختمولو د پاره چې بیا عذر نه کوي لکه مخکې ویلو کله لا تعتذرو اے کافر عذر نه مکوي تپوس بکی دونا خزنتها داروغی جهنم لم یاتکم نذیر آیا نو راغلی تاسو یې ردر کون کې نذیر عام دی الله رسولان الله انبیا نو راغلی یا علما نو راغلی جانشین د انبیاو اشاره ده خبره ته چې بغیر د ارسال د رسول نه قومونو ته عذاب نه ملاويږي ښه دا عذاب چې دین دا بیا فرعي مسائلو کې ویخه امام بیزاوی رحم الله دا څه کې سمایتونه پیش کړي بیا امام سے منرت کې چونکی شافعي دی مونږ احناف چونکی د دې قائل یو چې فرض د قیامت تپوس چې دینو په دوو حصو کې دی یو حصہ چې دینو هغه اصولی مسائل دي اصولی مسائل اصولی مسائلو کې د انبیاء لګل ضروری نه دي ښه ځکه اصولی مسله هغه ویل کېږي معرفت د الله د الله پہچان کول هغه لپاره عقل کافی دی الله هر انسان له عقل ورکړی په دې معنی خالق پیژني دومره مقدار سره د معرفت د الله او کوچ یو ذات شته دی چې زه پیدا کړم مال سترګې را کړې دي مال غوګونه را کړې دي اسمانونه پیدا کړې دي زمکه پیدا کړې بس دې کامیاب دی په دې مسله کې تپوس پرز د قیامت ضروری دی چې الله بیا راولي دویم قسم حساب تپوسو تپوس کولو هغه فرعي مسائل دي روزه زکات حج دا ته په عقل باندې معرفت د دین شي کوله دین پر الله انبیاء را لګي خان قالو نو دوی بلام ګن شي راغلیو قد جانا نذیر راغلیو مونږ ته ير راکونکي په دې باندې دوه تاییدات لیکه سورۃ المؤمن آیت نمبر 50 سورۃ زمر آیت نمبر 71 فکذبنا نو موږ تکذیب وکړو قلنا موږ وی ما نظر الله من شیء دا تفصیل د تکذیب دی چې الله نه دی را لګل هیڅ شی دیمن انعام اکان وی ولیکا او سورۃ یاسین دی 15 ولیکا امون بان بیا او توی ان انتم نه تاسو الا فی ظلال کبیر مگر په گمراهی ښکارا کین دا مقولان د کافرانو د انبیاء ته یا دا مقوله چې د فرشتو ده د جهنميانو ته دا جهنميان به د جهنميانو ته ملائکه و ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالو دوبه ملو کنا نسمع ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر کې چرته مونږ اورېدل وې د الله دین یا مونږ پیدل نسمعو انبیاء راغلیو دا خبرې مونږ اورېدلې وي او ناقلو یا انبیاء نو راغلی مون عقل نه کار غسته وي او معرفت د الله کړه په اصولي مسائلو کې بیا مون جنت ته تلو ما كنا ننبه مون په خواندانو د اور کې فاترفو د عاطف دی په قالو باندې او دې ته عاطف تفسیری ویل کی قالو او دا قانون چې دنو په طریقه د اعتراف فاعترفوا دو به اقرار وکي بذنبهم ذنب مراد کفر شرک فسوقا لاصحاب السعير تبايدا د پاره د ور والو ان الذين يخشون ربهم جمهور علما دي کی چې مراد دین علما دي ښه ځکه انما يخشى الله من عباده العلماء یقینا کسان چې ریګي در بخل نه بي لیدو در پاري مغفرت دی واجر لوی واسر قولک مو جروبی نو علیم بذات الصدور دلیل عقل شپغم کپټوي تاسو وینا خپل یا ښکار کوي یقینا هغه په دې پرازونو د سینو باندې الا یعلم من خلق آینه دې پوام من هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې یو معنا دا ده نو په دې معنا من خلقا فاعل دل یعلم شخا الا یعلم عین دې په من هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی یې یو توجیه ده شو دیمه توجیه ده الا یعلم لا علم کی ضمیر راځي دی الله ته نو من خلق مفعول به شو بیا وکم نه راو باسي آینه نه پوا الله من خلق باغ مخلوقات باندې چې الله پیدا کړی دي او هو اللطیف الخبیر او حال دا چې هغه باریک بین دی باریک بین په باریکو سيزونو خبردار دی رازونه پیژنې ښه خبردار ذات دی د دریو آیاتونو کې الله تخفیف دنیوي بیانې کړ آیا په امن کې تاسو د هغه ذات نه چې هغه په اسمان کې دی دا د متشابهات نه دي ان یخصفا چې خخ کې تاسو په زمګه کې یخصفه ویل کېږي زمګه کې منډل خخول او بیا په زمګه هم ارول دیو جن بعض علما مفهومی معنی کې چې همواره کې تاسو باندې زمګه فاذا هي تمور دازمه کبه چورلی زمکه درمانه اموار کی تا پکې ومنډي او بیا لازمه کا پتا باندې چور لیو تا پکې ته بوزي نو څوک به راو باسي اما من تم آیات تاسو امن کې شه دا غزاد نه چې پاسمان کې دې چراولې کې پتا سو باندې کانی فسد عالمون ان تاسو به پوه شئ کیف نذیر چې سرنګ دی رول زمان الله انسانانو له پیدا کړی دی هغه اسمان دی او کزما کنه نو د زمین او اسمان په درمیان کې الله د هواګانو او د پرندګانو تذکرہ کوي چې انسانانو دا فضایي مخلوقم تاسو له دی خان آیا دونو ګوري اله طیر مارغانو تافوقم چې دونو بردیم الطير جنس مراد ده هر مرغه مراد ده کا وړه وړه دا او کټه ده په دا وجه ور پسې چې دیم صافاتن ما یمسکهن زمیر د جمع راځي کړی دی ښا مان دا چې پرنده ده او د جسم والده وزنی ومده دا چا یې سره کړ د په فضا کې دا د الله قدرت کامله دی کنه دغه لوی ذات تاسو پرې کې دی او داغه نه علاوه بل چانه برکات واړی کله به کور کې چې دینو نری غوندي ټوکړه کې دی دا درګان راوړی دا په دې برکت راځي دا ما برکت د پاره کې ده برکت د پاره خدای خبر دی هغه ټوکړه د کم دین راوړی دا فلان کی درګان ما ټوکړه راوړی دا او کله نا کله چې دینو یو درګان به ګټه راوچته کی هغه ګټه په کور کې کې دي پای کې به برکت لټي کله په سکه برکت لټي کله په سکه الله خپل قدرت کامله ذکر کړي چې زیم د برکتونو والا مان برکتونه واړی دا برکت دی چې الله په فضا کې دا درنه مرغې ټینګه کړي او الله دې له وزر ور کړی دي او په هغه وزرو کې الله دوه صفاتونه اچولې دي په برته خيږي او په کتر راځي او دا دو صفات الله ذکر کی صافات و یقبضنا کستا سو خیال دی صافات په اسم سره ذکر ک او یقبضنا چې نه په فعل سره ذکر ک صافات خرون کی خپل وزن چې داسي خوري کړی دي و یقبضنا وبندي د صافاتن کې دوام ته اشاره ده چې همیشه دا وزري د پرندگانو چې دینو دا خوري بخه ويقبضنا فعل مضارع تجدد اور حدوث ته اشاره ده په وخت ضرورت بندي ښه ما يمسكون الا الرحمن ندی سار کړی دا مارغان په دې فضا کې الا الرحمن مگر رحمان ذات سورۃ النحل کې الله دا مسله ذکر کړې ده خالته کې ویل دی ما يمسكهن الا الله او فرق دا دی هلته کې چونکی مسله د اولوہیت ذکر کړه نو ال داګه سره الله مناسب وخه دلته کې چونکی مسله د برکت ذکر کیږي دیو جن دي سر رحمان مناسب دی بشک هغه هر سویني او دا همزه د استفهام چې دیم ام دا مان د بل سره دی ښا بلکې هغه څوک چې لخرې دي تاسو تاسو مدد دیو کی کنه ته زما فوج دی زما فوج دی ستا مدد دیو کی کنه ینصرکم مدد دیو کی تاسو من دون الرحمن ما سوا الرحمن نه نه کافران مگر په دوکو کې غرور دا شیطانی فریب دی خان چې خلکو ته یې عذاب باندې راځي عذاب باندې راځي ویګه عذاب راغی نو زما بچی دي دا زما لخر دی یا ز بادشاہ زما فوج دی ما ودا عذاب نه بچ کی امن هاذا الذي يرزقكم من امسك رزقه آیا هغه ذات چې رزق درکې تاسو لام انم سکا ایسا کی سار کی رزق او رزق خپل کا خپل رزق کی سار کی اساراول ډیر معنی دي یو معنا چې باران بن کی دیو معنا دا چې باران وری لیکن زمکه الله صلاحیت وچت کی چې فصل بند راو باسي او دریم معنا دا چې زمکه نه الله فصل راو باسي لیکن خرابي کی الله په غلې وری ضایع کی او بل معنا دا چې الله زمکه نه فصل راو باسي او ستا کور ته هم لاړ شي او ته روټه هم پخه کی الله ستا خپل بندگی یا تان الله غاخونه واخلي یا الله ستا معده خراب کی دا ټول صورتونه د امساک دي چې دا خوراک ستا معده ته ون رسیږي اگر چې دنیا ډکه ده ستا مړې بند ستا خپل بند او هر اعتبار سره دا رزق ستاسو مې دې رساین الله بن کی بل لجو بلکې دو داخل شوی دی فی اوتوین په سر کشه کې ونفورینو په نفرت کولو کې افمن یمشي مکبن علی وجهه آیا هغه مشرک چې روان دی په مخې په مخې روان دی ښا اگر چې دې په دوا خو روان دي لیکن په اعتبار د ما یکونو پرز د قیامت باندې الټه روان وي ځکه دنیا کې الټه روان احدازیات هدایت والدی هم يمشي یا هغه موحد مسلمان چې روان دی برابر علی صراط مستقیم په نه غلار قل هو الذی انشاکم نه هم دلیل عقلی او زمان نبی هغه ذات چې پیدا کړی تاسو او به درکړي دي تاسو لا وګو نوستر کې حضورنا اسباب د هدایت ډېر لږ شکر ادا کوي وای زمان نبی هو الذی مخکنه هو الذی چې مبدل منه دا نه بدل لې چې خار کړی تاسو په دې پزماګه کې ویلې هو تفسیرونه حال دا چاغه ته جمع کړی شي ويقولون متى هذا الوعد زجر دي او دوی چې کله به وی دا وعده ان کنتم صادقین کې رښت کې تاسو رښتینی متا هاذ الوعد الیه تحشرون دا وعده وای زما نبی انما العلم عند الله یقینا علم د قیامت الله سره دی او یقینا زیم ير درکون کې احکارام فلما راوه هر کله چې دوی ګوري عذاب د قیامت نو ذلفتن نزدی سیت وجوه الذین سیت مان دغم غمجن کېدو غمجن بشي مخونه دا کسانو چې کفر کړي دي یاسیت معنی توروالی دي تور بشي مخونه دا کسانو چې کفر کړي دي او به ویل شي دوته حاصل لذي کنتم متدعون دا عذاب دي چې تاسو طلب کوو په دنیا کې یا تاسو داوا کول چې دا بنه راځي او ای زمانه بیا رايت من ان اهلکنی اللهم دا اوس تخفیف دنیوي دی او طریقه د تبلیغ او استفهام تقریری دی ښا ارایتک مان دا خبرونی خبر راکې مالا ان اهلکنی الله کله ما من مرګ راولیم ومن ما یو زما په ملګرو باندې او رحمنا یا موږ باندې رحم وکي فمن یجیر الکافرین سوک دا پنا سوک دې چې پنا باور کی کافرون لره من عذاب الیم دا عذاب دردناک نه معنا دا چې الله خپل پیغمبر وفات ک او صحابه هم وفات شو او په دنیا کې یو مسلمان پاتې نشونو کافر له بسوک دعوت ورکړي ځکه نجات او پناه چې دا په دعوت باندې ملاويږي او زما نبی هو الرحمن و امن نبی دویمه طریقه د تبلیغ هغه پوره مهربان ذات د ایمان راوړ دی ما پاګه باندې او پاګه باندې زموږ سپاره نه ده فسد عالمون ناظر دا چې تاسو به پیژنې من هو فی ظلال مبین څوک دې چې په گمراه ښکارا کې دي ولا رایت من اسبا ما وکم غورن فمن یاتیکم بما معین اخیری دلیل عقلی اوه زمانه به مال خبر را کوي ان اسمها کو ګرځي هغه ما حکم او بده استعمال تاسو ما حکم اضافت کی اشاره دی خبره ته چې هغه وبو چې هغه تاسو په استعمال کې دي د سکلو بدین یا دا او داسو بدی یا د وینځلو بدی چې تاسو سره لوکي وینځي کپڑے وینځي دا د استعمال وبو غورن مصدر په معنا د فاعل لیکه غورا الله لری کی تاسو نه یا وصفی معنا مراد ده چې الله ډونګه کی دا سي ډونګه کی چې انده کې تاسو رسای ناممکن شي الله وبلری کی او بیا دا غي اسبابم نه پیدا کی نن سبا خو الله وبل لري کړ دي لیکن الله اسباب هم پیدا کړی دي الله مشینان راو کړی دا هغه مشینانو په ذریعہ مونږ هغه ته رسایي وکړو ځکه اسلام شته جماعتونه شته دینی مدارس شته دي مسلمانان شته دي کلمه وایون کې خلق شته دي لیکن یو دور به داسې راشي چې دا الله ډیر لري کی بیا به د دې مشینانو مونږ ته رسایي نه کی فمن یاتیکم سوق دې چې تاسو له بدر کې بما معین معین چې دا د عینون نه ماخوذ دی او صيغه د اسم مفعول لخه ان دا څه وب چې پستر ګو ښکاری یا صيغه د اسم فاعل ده جاری وب مراد دي امتیازات د صورت کثرت سره دلایل عقلی الله ذکر کړل او رد شدید الله په مشرکانو باندې بیان کړ آخر کې الله تخویف ورکړ دوبو پر کولو بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون دې سورته سورته نون ویل کېږي او سورت قلم ورته ویل کېږي دا قرآن عظیم بالکل ابتدایي سورتونو کې دی دیم سورت دی رومنه سورت چې دی نو سورت علق اقرا بسم ربک الذی خلق دیم سورت چې دی نو سورت قلم دی تمام صورت مکی ده مدنی آیتونه دی صورت کې نشته ده بیا تمام صورت محکم نه ما سوا دو آیتونه چې هغه منسوخ دي یو آیت نمبر 44 فزر نیوم یکذب دیم آیت نمبر 48 فاصبر لحکم ربک بیا رب د دې صورت مخکنی صورت سره په یو سو وجوه دی اول دا چې مخکنو صورتونو کې طریقه د امتحان و او بیا خاص کر صورت ملک کې الله فرمایي ليبلوکم ايجوکم احسن عملا د دې صورت ولسم آیات کې الله فرمایي انا بلوناکم کما بلونا دیم دا چې مخکنی صورتونو کې اثبات د توحید او په دې صورت کې اثبات د رسالت ته بیا داوود صورت چې تیزی ور کول دي په تبلیغ کې آیت نمبر 2 3 4 کې او تحذير و بیانې کې د مداهنت بیا خلاصه د صورت 52 آیتونه دي دوه رکوګانی دي کلماتو تعداد چې 300 دی د حروف تعداد چې 1256 دی بیا صورت مشتمل دی په دوه بابونو اول باب آیت نمبر 33 پورې دی دغه ځای پورې نن وای ان شاء الله اول الله شهادت ذکر کی په صداقت د قران باندې نه په صداقت د رسول باندې آیت نمبر 4 پوری بیا 5 6 7 کې بیانې کې زجر په انکار د رسالت بیا ورپسې چې د داوود صورت په بیانې کې آیت نمبر 8 نه تر آیت نمبر 15 پوری او لس صفات به الله ذکر کید کافرانو تحذیرا بیا آیت نمبر 15 نواخل آیت نمبر 33 پوری واقع د باغ الله ذکر کی به تور مثال تخویفا نون والقلم وما یسترون الله علم دې مراد دې حروف الله یې قسم دې په قلم باندې جنس قلم مراد دې تقدیر لکی یا تصنیف لکی یا حدیث لکی یا قران لکی یا د فقهاو قلم دی یا تاجرانو قلم دی الله یې قسم دې په قلم باندې او پاغه سبانه یسترون چې دوی لیکي یسترون ضمیر راجع دې قلم ته الله تعظیم کې د قلم چې قلم لوی قلم دی په دغه وجه الله جمع وي جمع وي خان وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون جواب قسم لمنه او تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زمانه بینی ته په نعمت در رب تعالی ونه وان لك الاجر نو یقینا تعالی پر اجر دې به انتها دیم قسم دیم جواب قسم وانك لعلى خلق عظیم درم او یقینا تفایز په هم د اخلاق باندې زکه ته درس د قران کوي ته تعلیم د قران چلای دعوت د قران چلای فستبصروا ويبصرون زمان نبی توم ګوري دوم ګوري انتظار کوي کنه چې چا باندې لیوان توب راځي پر ورځ د قیامت بایجکم المفتون چې کوم یو پتا سو کې هغه باندې لیوان توب دی یقینا ستارب خپو دې پاغه چا منی چا گمراه شوی د الله دلار نه خپو دې پاغه چا منی چا غلار مندون کې دي خبر هم معنا د تکذیب کوونکو دا لمنه قباحت شو ودو دو غواړي لو ته دهنو چې تنرم شي فیذهنون دوبم نرم شي کافر دعوت د مداهنت ورکړو زمانه بي دو غواړي چې تنرم شي نو دوبم نرم شي ولا تطيع خبر ممنا كل حلاف دار قسم کون کی مهین سپک ډیر قسمونه چخوري مهین چې د بر وزن فاعل دی په معنا د حقارت دی همازن ډیر تان کون کې تهمت لګون کې غیبت کون کې مشاین ډیر ګرځیدون کې بنمیمن په جوغلې سلام حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلا يدخل الجنه قطاتن د نمیم ته پیغمبر قطاتم ویل دي ښه چغلی کون کې بنمیم بقطاتن چغل خور بجنت تنزي من ناین دیر منه کون کې للخير خیر نه مراد څه دی فطرت د اسلام په فطرت د اسلام باندې پیدا وغه منک بعض علماء لیکي چې خیر عام دي دنیا او دنیوي ټول ښه اما نه ان چې دې مفعول به تعمیما حذف دي خلق نه من کی باوجود د دې چې شته دی وسره معتدین تجاوز کوونکې اسیمین ګننګار او تلن بدجبه او تل آکس ته لیکيږي چې داغه جبه بدې ښا یو مان دار جبه په د زکه دا چې په جبه باندې خوراک ډیر زیات کی دا خوراک په وجه خېټه بار راوتی ده په دغه وجه ما تاسو ته سورته منافقون کې یو حدیث ویل او تل غټ خېټه بعد ذالک زنیم پس د دینا چې بدنام هم دی ښه عبد الله ابن عباس فرمایي چې موږ ته معلوم نو چې دا څوک دی لیکن کله چې زنیم نازل شو موږ ته پته ولګی دا چې ولید ابن مغیره دی ښا ځکه زنیم هغه کس ته لیکي چې داغه نسب نه معلوم ښا پلار نه معلوم چې پلار څوک دی حدیث کی راضی نه يدخل الجنه ولید زنن هغه سره به جنت ته نه داخليږي چې هغه په زناو پیدای په شرط دی چې د پلار عمل کی بیا ښه پلار زنا کړیو نو د پاګه پیداو د په زنا کې مبتلا دی مراد د دین چې دینو ولید ابن مغیره دی خان بعض علما لیکي چې زنیم اصل کې هغه کس ته لیکيږي چې هغه د بيزي شان ته ګرځي شرارتونه د بيزي په شان کې ښه تصور یې کنه یمون نه پیژند چې دا څوک دی بیا موږ ته پته ولګی چې دا خو فلان کې دی ولید ابن مغیره ان کان ذا مال و بنین د دې وجنا چې د مال والده او د زامنو والدین کله چې تلاوت کیږي په دمانه آیتونه زمون قانون قال دیو یا ساتویر الاولین دا خو کسی د پوخانو خلقو سنسمو علی الخرطوم الله یې زر دا چې داغ بولګو موږ د په خرطم باندې یا خمرات دینه په جهنم کې داغ لګول لیکه پہچان بکیږي چې دا جهنمی دی الله تشبیه ورکی د خرتم د هاتی خرتم سره خان چې پرز د قیامت دا خرتم بغټ شي یا مراد دینو د دنیا عذاب دی زکا د ولید ابن مغیره پوز چې د په جنگ بدر کې زخمی شو بیا صحابه کرامو داغه نه راخ ک ماداغ په لګیدل وخه ان بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه یقینا امتحان کوم د دوی لکه څنګه امتحان کړي موږ د باغ والو کله چې وو قسمونه وکړو لا یسلمون ناموس بهین چې خامخا فصل بکټ کې په وخت د سبا کې ولا استثنو جداینو کولا دراغه پاغو باندې د شپې راتلونکي عذاب د جانب درفستانه وحال دا جدودو فاصبحت نشو هغه باغ کسریم کټ کړي شوی فتنادو نو دو आवाज کوم سپین په وخت د سبا کې ان یو دولا حرسکم وخت لار شي علا حرسکم پټي خپل ته ان کنتم صارمین کې کټ کون کې فانطلقون دور روان شلو هم تخافتون پټي پټي خبرې کولې دا ولې الله يدخلن اليوم عليكم مسكين په تیاری کې لاړ ښه چې افلان کې مسكين خبر نشي بیا په لار کې ولاړ وي دا زمو پلار په د مخته کړی علما لیکي چې پلار دیندار او خان کله چې هغه وفات شو نو دا زامن بي دینو نو دا لوی باغ لوی باغ د دا د یمن باغ خان د یمن چې کوم دار السلطنت ته صنعا دا باغې کیو ابن کثیر لیکي چې د دې نوم سروان وخه ډیر برکتی باو پلارې دیندارو یتیمانانو د مسکینانو د فقیرانو مال به وخت بخیلان ته پیداش لخه وخت لال تیری کې فانطلقوا دو روان شل وهم يتخافتون دو ځان کې پټي پټي خبرې کولې او پټي پټي خبرې ولې کوي الله يدخلن اليوم چې داخل نشي دی باغ تنن رس بتاسو باندې مسكين مونږه لار خطا کوونکي یو دا خو زموږ باغ نه دی چې وی قتل دا خو هغه باغ دی نو وی نحن محرومون مونږه به نصیب یو قال اوسطهم او یې پاو کې او سمجدار کس آیا ما تاسو ته ویل لو لا تسبحون تاسو ولې پاک نه غنئ الله د شریک نام شرک کې مبتلا په دی وجه الله د نعمت نه محروم کړای یا لو لا تسبحون مراد ان شاء الله ولې نوي ولا استثنون مخکې وی کنه جدای نه کوله ان شاء الله نه وی قالو دوی سبحان ربنا پاکی دا زمونږ رب د پاره یقینا مونږ یو ظلم کوون کې فاق بل بازو منا بازی تلاومون متوجه شته باز داونه باز باندې چې یو بل ملامت کو دی ملامتیا ول فایده ورکړه دا ملامتیا په وخت قالو دوی یا ویلنا افسوس دې موږ لراین نا کنا تو غن یقینا موږ سره کشانیو اسا ربنا امید دې چې زموږ رب ان یبدلنا چې بدل کې برا کې موږ لرا خیرن غره باغ من هدا دغه باغ نه ان الی ربنا راغبون یقینا موږ خپل رب ته رغبت کوونکیو کذالک العذاب الله فرمای عذاب دغه شانتی وی د دنیا لیکن ولا عذاب الاخرته اکبر عذاب د اخرت ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش که دا خلک پیږي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین